یا مخ کی صورت کې ترغیب او قران ته په دې کې زورنه ده معرضین او د قران ته یا مخ کی صورت کې د تخویف دنیوي یو مثال ذکر کړ په دې کې د تخویف دنیوي دو مثالونه ذکر کړي لکه عادیان او سمودیان یا مخ کی صورت کې د هغه د انکار ذکر وکړه چې دوی په قیامت کې د غیر الله د رامدد کولو نه انکار کوي چې منګه خو بل څوک نه دی رامدد کړی او منګو ته رامدد شینه دی ویلي دا شیطانان مونږ دی له مقرر کړی دي چې دې سره ځان مرګره کړي دي او هغه ورته د ګناه کارونه خېسته ښکارا کوي کله یو شکل کې راضي او کله بل شکل کې او د خلکو عقاید خرابوي بیا دریم اعتراض چیرې جی دا قران په عربی کې راته نو په بل جبه کې والے نه راته نو داغي جواب په سوال سید کې وشي ک په بل جواب کې راغلو نو بیا هم تاسو ویل چې اوس په منګه نه پویګو په عربی کې ولې نه راته سلورم اعتراض چې یره چې دا وਹੀ لګه لګه راځي نو په یو ځل باندې ولې نه راځي داغي جواب په 45 کې موسی عليه السلام له په یو ځل تورات ورکړې شوی نو ولې تاسو هغه کې اختلاف کوو دا خو تاسو یو بانه کوي نو دا سلور اعتراضونه او داغي جوابونه دا داود دی صورت ده خلاصه د صورت دا صورت درې بابونه ده اول باب آیت نمبر 25 پنځشتم پورې ده او بیا به دو مثالونه ذکر کی نمونه به ذکر کی د تخوی په دنیوي د پاره عادیان او سمودیان بیا به ذکر د تخوی په اخروی کوي امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د نفرت د مشرکینو د قران نه چې وی قران ما اوري او د دې د لستو په ټیم کې شور کوي د دې د پاره چې تاسو غالب شئ دارنګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د عادیانو د سمودیانو سره د عذابونو دا غینا هغه ته وای چې تلاړ شت ډیر چالاکې او ته د محمد صلی الله علیه وسلم سره خبر اوکا یره دا دې سوې کله وې دا طریقه غلطه ده او کله وې دا غلطه ده زمنګ د پلار نکاح دیني ټول مونږ باندې ګډ واټ کړ نو هغه ډیر خيار او ډیر چالاک دیوی زب لار شم او زب سره خبر او کم دیو له د جواب په انتظار او دی راولېګ چې ته واپس به مونږ تعال وای د چراغ د نبی علی سلام سره ملاو شو واپس نیغ پور تلار قریش ساډو ملاو نشو قریش ور پس کور ته لاړل او ورته وی چې تا ته موږ په انتظار وو تا موږ لاړو جواب رانړ هغه ورته وی چې یاره بس زډیر وی ریدم او په تیخت میزان کور ته ورسو د عذاب نه وی ریدم وی ولی دا چې کله راغې نو نبی علیہ السلام ته وی خبره اترې شروع شوې نبی علیہ السلام ته وی چې دارا ته وایا چې ته بهتره او کستا غپلار عبد الله بهترو نبی علیہ السلام ورته وی مطلب دې څه دی دی ورته وی دارا ته وایا چې ته ډیر بهتره او کستاغه نکاح عبد المطلب بهترو د خدا مطلبو ک نبی علیہ السلام داوی چې دی بهتر دی نو زبو تم چې بیا داغي ولی نه باندې او کدی وی چې زته بهتر ما نو زبو خلکو تم دا دومره ګستاخ دی او بيدبره چې ګور خپل مشران وای نه پیږي او زه پیګم نبی علی السلام ورته وستا مقصد څه دی هغه راته وایا دا خبره پریدا ما ته دا وایي چې مقصد دې څه دی نو دی ورته وایي مقصد می دا دی کته وی چې زما د خپلار او نکه زمانہ بهتر او زمانہ خپویدل نو دا ته چې کومې خبرې کې دا خو هغه نه کولې نو ته بیا ولې داغي په طریقه نه چلیږي او کته وی چې زب احترمه نو ته ځان ته بهتر وایا نو بیا بزنور خبرې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم او توستا خبر خلاص شون وی آو نبی علیہ السلام او تدا صورت شروع ک صورت حامیم السجده ما ته وکیدا او چې کله دا صورت شروع کړ د بیهقی په روایت کې راځي بیا چې نبی علی سلام د دیار لسم آیت تر اورسید او په دې کې دا دی فین اعرضو فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود که د استاد بیان نه استاد خبره نه مخړی نو تو ورته وایا چې زه يرون تاسو د عذاب نه د تندر نه د چغې نه په شان د چغې د عادیانو او د سمودیانو نو بس دوه ته بس کوي او پاسه د نبی علی سلام د خوانه او په منډه لاړ اسنوي په ما عذاب را نشي کور ته لاړ نو قریش چې ورپسې وارل نو قریش ورته وی چې موږ دې د جواب په تمه او تاړو رانلې کور ته نه غلاړې دی ورته وی وی والله لقد اجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا کهانت ولا سحر قسم مې په الله مال خود سے کلام پیش کا چې ما ډېر سحر او د شعر او د کهانت خبرې اوریدلې دي خودنا شعر نه د کاهنانو د نجوميانو د ترویتیانو خبرې وي او نه سحر او جادو سناشنا کلامو او زه په عذاب ويرولم نو زه په تخ تراله ما چې سن په ما عذاب راشي دا غ صورتو د خپل بیان منګه عمل کون کیو د خپل شرک او کفر فعمل ته د خپل الله د پاره عبادت کوا اننا عاملون منګه عمل کون کیو د خپل باطل خدایانو د پاره جواب خلق تاو زما په خبره نه پیږي بیا به ته داغه ایمان وګوري بیا به داغه غیرت وګوري دغه ځای کې بیا د ایمان چپی ولی چې دا ډیر په ګرانه غټلی نو ډیر په ګرانه یې دی بیا لګی ار سکه خو روپې نه لګی نو دا د ایمان علامه ده چې تخپل مال د الله په لار کې لګې نو بس هغه ډیر غنم بول الله کړو نو بلا بوجي جمع شو د زکات نو هغه ول خدا دون زکات به ورکو دی باندې هم ډیر خرچي کړي واپس هغه خپل غنمو کې واړو دا چې کله سړی سره پیسې ډیری نو دا د لکونو زکات جوړیږي نو کله بیا د پاغي زړه کیږي نو دی واپس غلې شي او هغه زکات ورنکي نو زکه زکات یاد کا چې دا څوک زکات ورکړي دا دلیل دی د کامل ایمان زکه بدنی عبادت اسانو د مالی عبادت نه زکه خدا مالی عبادت چې کوم شی لګرانی کنه هغه کې الله پاک بندل لګ مهلت ورکړي که ګوره روزه ګران عبادت دی کنه دا خوم تاسو به منئ چې مونږ هم عبادت دی د ټول عبادتونو نه خو یو نقطه زمانه مو اوري الله په خپل بنده ډیر مهربان دی او الله بنده باندې ډیر بوج نه اچي نو دا مونږ لګسانو نو دای په پنځه ټیمه پرس کړي دی او روزه ګرانه وا نو دای په صرف چې دنه په کال کې یو میاش پرس کړي دا ولی کدای په ډېری پر اسکړې وې کنه نو تاب د خلکو چل قتل او ډېرو خلکو به بیا پکې پټه پټه وانی کولې ښا پوه شو نه شوټینګې دی ورته ځکه آسان کار خو نه دی کنه دا زکاتم ګران شیو نو دای په پکال کې یو ځل پرس چې بنده نور پیسې ځان لاخلا کال کې یو ځلی حساب او سلوي ختم روپۍ دې د الله په نوم ورکوه خیر دی هغه تم دې بانی مانی ګوري او به دا پیسې ولګو زکات نه پېزان بچ کو زکات نه ځان بچ کړي ښا اس نو دا ګران شی او زکه الله پاک په کال کې یو ځل پرس او دا حج کې چون کې بدنم کړي ده او مالم پکې ډیر لګي ده کنه اوس دی وخت کې خلص 12 لک روپۍ لګي نو چې دای پیار کار پرس کړي وي نو تا بر دي خلکو ایمانونه بیا لیدلې وي نو الله پاک ته پتا و چې دا خلک به بیا دې ځکه ایمان ل ډېری چپی ور کوي نو دای په ګوره په زندګۍ کې یو ځل پرس بس یو ځل یو ک بیا مزه که پرز د باندې نه لکه ته نپلی کې استاخو خدا خو پرزي ختم شو نو دای په په زندګۍ کې یو ځل فرض او ډیر خلک دا ششتا چې تا ته په خپل معلومي چې زه حج په فرض دی خو د حج نوم په خلی نه یاد نزي ولی په دې پیسو یړنه کیږي چې دا په یو ځل دونه پیسې ولګي نو دا زکات ګران شی او نو زکه دلته دا یاد یو مطلب داري دویم دا الذين لا يؤتون الزکات سورۃ چون کې مکی دی کنه نو د مکی سوراتونو مطلب من خو دوه مطلب اکثر وایو زکات او خو مقادیر نو مقادیر بیا مدینه کې راغلي دي چې دونه نه بدونه ورکه نو دوی ممانه علما دا کې لا یؤتون الزکات ان الذين يقيننا کسان او زیر امنو چې ایمان راوړې دې ملونه کړې دې نیک دې د پاره د اجرون غیر ممنون اجر به حساب غیر ممنون خو یو معنا دا ده غیر مقطوع بندولې بنشي کټ کولې بنشي او یو معنا بلم واورا نو زمکه د پیدایش تفصیل دا شو چې دای په دوا ورځو کې او ما تا ته مخکې د آیت راړولې او ما تفصیل کړو چې رز خو نه وي نو دوا لمحې دو دومره اوقات څومره چې دوه ورځې باندې ټیم لګي یعنی په اندازه د دوه ورځو کې وجعل فیها رواسیا او کې خودی دی الله په دې ځمکه کې غرونه من فوقها د پاسه د دینا ولې چې د ځمکه خوځیدا قوت نه ماخوذ شي د دې هغه خوراکونه چې دا د انسان خوراک دی او دا د حیوان خوراک دی هغه ول الله پیدا کړی دی فی اربعه ایام په اندازه د سلور ورځو کې نو سلور دانا چې ګنې دا ځان له سلور شوی نه دوا هغه او دوا دا نو سو شوی سلور سواء للسائلین برابر دي دا د پاره د تپوس کوونکو که څوک تپوسو کې چې دا څومره وخت کې نو دا ټول ځمکې نظام په سلور ورځو کې مکمل شو دوه ورځو کې پیدا شو او په دوه ورځو کې پکې دا نور اشیاء برابر شو نظر په کم سیز باندې انتها ته رسی نو هغه ځکه نور نظر چې مخکې کار نه کوي نو لګي غونې ښکاری دون غونې ښکاری لکه لري یو سړی ګوري نو چې نور بیا سشتا خو نظر کار نه کوي نو اخو بیا داسې تیار غونې دون غونې ښکاری نو چې بره به د قتل نو اسمان خو نو نو تا ته به اخیری کې بیا څخ کارا کېده لګي نو دا لګي کنایه ده د عدم نه یعنی نو لکه اخر کې بتا ته تش لوګي ښکارا کېده نو الله اسمان پیدا ک او یا ماده ته اشاره ده چې اسمان د دې اصل ماده هغه لوګیو خدا د اور لوګي نه دی ګوره دا الله پاک وب پیدا کړی او په وبو کې الله پاک استراب راوست نو که تاسو د جیمی وخت کې سوچ کړئ چې کله د چینې نه ګرمي او برا وزي نو هغه بڑاس کې داسې برته نه د بخارات روان نو دی اوبو کې هغه لګیو هغه بخارات هغه په برتلل نو د هغه نه الله پاک اسمان جوړ کړي دی وهي دوخان دا مطلب دی بیا ها وحفظ معنا حفظناها حفظا حفاظت کړي د موږ دغه حفاظت د اندازه د غالب په وزاد دا تفسیر مدارک لیکلی دي سوال دا راځي چې ګورا الله خو په قران کې بار بار وای انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون چې الله د یو شی اراده وکړي نو هغه ته صرف کون وای نو هغه موجود شي نو بیا د شپه ورځې څنګه په دې کائناتو لګي دي خو یو کون به ویلې ونه زمکه به موجود نو بل کون به اسمان ته نو سکندونه کې بار سم موجود شي صحیح شو دا سوال دی نو مدارک لیکي چې تعلیما للاناء په دې کې الله مخلوق له تعلیم ورکي چې ګورا تلوار بنه کوي د صبر نه بکار اخلي او بیا وی ک الله غفته لو اراده ان يخلقها في لحظه لفعل ک الله غفته چې د اسمان زمکه او کائنات د یو رب عمر پس اندازه کې پیدا کی نوم پیدا کړی به خو تلوار هغه الله ونک خلکو ته چې کم دنو څور کوي تعلیم ورکي تلوار باندې کې دا د عربی مشهوره مقوله ده او دا ډیره خسته خبره ده ښا وای کله چې ته یو کار کې انو په هغه کې تلوار مکوا مضبوطی جوړ کا خسته جوړ کا مزیدار جوړ کا وخت په ډیرو لګي ولی ورپسې ټکی راځي ویل ان الناس لا يسالون خلق دا تپوس نه کوي چې د دینه دا کار کوونکې په سونه وخت کې فارغ شوی دی دا کار په سمره وخت کې مکمل کړي لري لیکن خلق دې ته ګوري چې دا کار مزیدار دی که بیکار دی مثال په تور دا تپوس بچاوم نه کړي چیرې د جمعه د په څونه وخت جوړ کړو میاش په لګېدلې وک کال په لګېدلې خدا بس خلک کوئی چې ماشاءالله ډیر ښه جوړ کړي دي یو بنگله جوړ شي څوک دا نه وي چې دای په څو کال کې جوړ کړي خوې بيدای مړه ډیر خسته ډیزاین جوړ کړي دی یار ډیر خسته نقشه ده او چې بیکار وي مړه سره په دونه پیسې لګولې خو مزه نشته خلق دې ته نه ګوري چې وخت په سمره ولګید خلق هغه سیس ته ګوري چې سیس خره کنه دی نو تلوار باندې کې ښا په وخت دې په ولګي خو چې کار مزیدار شي خيسته شي تا خوان کې ټول عمر د پاره بیا دا پروتي خجی فإن أعرضوا فإن اعرضوا استفوی په دنیوي کدی مخواړو استاد دې بیان نه نو تور ته وای چې زیرو بتا سو سوایقه تند چغینا په شان د چغی د عادیانو د سمودیانو چې د اسمان نه بدر باندې چغه والی شي عذاب براشي من بین ایدیهم مخک د دینا و من خلفهم او رستو د دینا یعنی الله پاک انبیاء او تا عمرونه ورکړو او د خلکو تیم ورکړو د دې اوږدوګ د عمرونه نو څه پیغمبران د دینا د پیدایش نه مخکې تیر شوی او څه د دې پیدایش نه پس راغلی او دی بجوندی ولا دا مطلب هم کې دی شي کله چې راغلیو د ته پیغمبران مخکې د دی او رستو د دینه الله تعبدو الا الله دا چې عبادت بنه کوي مگر دی او الله ګور الرسل جمع راوړه او الله تعبدو الا الله وی نو دا مطلب څه دی دلته کې ځان فوا کوي دا رسول جمع ده معلومه شو دا چې انبیا ټول د الله په توحید سو متفقو زکه د جمع صغې نه بعد الله تعبدو الا الله راوړ چې د ټولو پیغمبرانو دا مضمون او دا بیان د توحید مسله د تمام انبیاو مشترکه مسله وا او اوس باز نه پوي وي چې اختلافي مسلې چې دا دا چې نکیږي نو خبر هلکه نو اختلاف مکوه هر چې عادیان پس هر چې عادیانو پس تکبرو پس غي ځان غټ غنلو تکبر کړو د ایمان نه ځان غټ غنلو فل ارض پزمکه کې بغیر الحق ناجایزا وقالو او غي ویلو من شد منا قوا ګور په خپل طاقت نازیدل سوق دې سخت زمنګ نه په طاقت کې اې دې نه ګوري یقینا الله غزاد دې ادخال الهی یا نحسات امام قا دا امام زحاق معنی کې شدید البرد سخت یخنی والا وی یا نحسات معنی متتابعات پر لپسې وی چټي پکې نه وا یا نحسات معنی ذات غبار د دړو والا وی چې دسې زلو چې دا دړې پکې اوچته دي علماء لیکلی دي ابن عیسی رحمت الله علیه بیا ما ازحاق رحمت الله علیه چې الله پاک درې کاله په دې باران نو وراولې درې کاله ساس کې نو شوي او بیا زول راغې نو ته وای چې درې کاله باران نه شوي او زول راشي نو سونه دوړي بوچتي بس ته شي خاورې خاورې او دوړي دوړي وغم یخا واوا او دیو جن جابر رضی الله عنه نه نقل دی هغه وای چې کله الله پاک په یو قوم د خیر اراده وکي نو الله په باران راووري او ډیر زلون او جپړونه په نه راولي نو فصل باران سره خشي او زل جپړ نه خلق بچي فصلونه بچي او کله چې الله په یو قوم د عذاب اراده وکي نو باران ته بن کې او زلونه په راولي نزول کې بیا سي کله ولا کوټه را غورځي او کله چار دیوالیان غورځي او کله ونه غورځي او کله فصل داسې غورځي چې بس هغه ټول خراب شي فی ایام نحسات فغیر ز سپیرو کې چې دای د پارس پیری وی خان د عذاب رس پیری کنه لنذيقهم دې د پارس چې وسکو مونږه د عذاب در سوای په ژوند دنیا کې او خامخ عذاب د اخرت ډیر د شرمندګۍ والا دی او د دوی به امداد نشي کوله دلته خو صرف اشاره د عذاب وکړه د دې عذاب تفصیل به بیا سورته الحاقه کې راځي و ما یاد کی دا عذاب وشپی او اترز مسلسل شروع وشپې او ترز مسلسل عذاب او کم عذاب د طوفان او دا خلق ټول پای کې مردار شوی دي و اما سمودو هر چې سمودیانو دوی منمونه هر چې سمودیانو فهدیناهم معنی ته ګوره فهدیناهم بینا لهم الرشد مدارک وی مونږ ورته بیان د سملاري کړو مونږ ورته بیان د هدایت کړو په سبب داغي چې ودی چې کم کارونه کول کم عملونه کول جبريل په یو چغه واله او زلزلہ شو او عذاب په الله راولېګ ونجینا الذین آمنو زیر اخلاص کړو مونږه کسان چې ایمان راوړیو او کانو یتقون واغی چې ځان ساته د نارواونه و یوم یحشر اعداء الله الی النار پکمرز باندې چې جمع بکړې شي دشمنان د الله اور تستا تخویب دی په سبب داغه چې ودی چې کوم عملونه کول یا په هغه عملونو چې ودی چې کولې وای بدای خپل سرمنو تا ولی تاسو گواہی وکړه په منګه وای به تاغي خبرو طاقت را کړو منګه تعالی غزاد چې گویا کړو هر یو شیلارا په آخرت کې او دې الله پیدا کړی تاسو پاول زلو دې ته تاسو واپس کړی شئ ما گو ما کنتم تستترون نوې تاسو چې تاسو پرده کوله دنیا کې پروام کوله د دې نه چې گواہی وکي پتا سو غوونه تاسو نسترګې او نسرمن تاسو تاسو اړو دا شرم نه محسوسو دا حیام نه کوله ولکن ظننتم لیکن تاسو دا ګمانو لیکن په معنا د بل بلکې تاسو دا ګمانو چې یقینا الله نه پويږي په ډیرو داغي چې تاسو کم عملونه کول یعنی ستاسو عملی طریقې سره خیال داو چې الله ته پته نه لګي حدیث کې راځي رسول الله سلام صحابه سره ناستو انو کله کله دا سړی سوچ کې لاړ شي کنه نبی علیہ السلام وخاندل نو صحابه ورته یا رسول الله ولی مخاندل دا څه د خندا خبره خو نه دراغلی نبی علیہ السلام یسه یو منظر می مخه ته شونو وای سمانځر وای چې الله پاک بدا بنده ځان ته مخاطب کی او د تبوي چې ګوره بنده پتا مې دا انعام کړو دا دا تا دا ګناونه ولې کول نو دا بنده به منکر شي دی با الله پاک ته وی چې یا الله الم تجرنی تجرنی من الظلم تا مال ظلم نه پنا نه درا کړی الله وی بشکا نو دی وی الله ته خو ظلم چا سره نه کې نو یا الله ما دا ګناونه نه دي کړی او خامخا چې څوک په چا باندې یو ګناه ثابتې نو ګوان خو په پیشکې کړه چې پلانی کس دا گواہی کې او د دزړه کې سری د دزړه کې داري چې ما به ګناه کوو نو ما خو به پټ کو کنه ما نه خو به څوک نه خبرې ده زبا الله ته يم چې الله ته خډیر انصافداري او لکه ته ظلم نه کې نو ما باندې اول گواه پیش کړه بیا لري خیر ده چې هغه ما باندې گوايو کې نو بیا مال عذاب راک نو الله به ته یو بالکل تا باندې به ظلم نه کیږي نو دی به وی الله دا نور خلق زنمانم دا زما دشمنان دي دا زما مخالفین دي زبالو منم کنا چې په ما باندې زما د نفس نه گواه پیش کړي الله وو ته بالکل صحیح ده کفا بنفسک الیوم علیک شهیدا ستا دا نفس پتا باندې نن پورا د گواہی ده پاره بس او بیا دا غې نه بعد به هغه پرشتي پتا شهادت کی چې کوم ستا ګناونه او نیکی لیکلې وي نو د په دې خله باندې به پټي ولګي بند بشي نو الله به اندامونو ته وی چې خبرې شروع کړي نو یو یو اندام چې سې کړي دي نو هغه به وي دا ګناه مې کړې ولا ګلاس وې دا ګناه مې کړې دا مې کړې دا مې کړې سترګې وې دا دا ګناونه من کړې دي غوګونه به من دا دا ګناونه کړې دي او د غریب خله بند ده او بس دا بیان چالو دی یا الله خلی ته پیګی غریب نه چې غرق شو دا څه چلو شو نو بده سر کته کړه دې سویلې نشي حدیث کې راځي ثم یخلا بینه و بین الکلام بیا به دا سدلا جدا بکړې شي د داو د د خبرو مینس کې به جدائی راشي الله به عزا نو چې دې دا غزنه لګا خو شي نو غزوړه دته په کې بیا راشي دی ویږي نه چې الله پاک اوس مان نه خبريږي دی به بیا د خپل اندامونو ته خپ خیره شروع کی وای ببعدن لکنا وسحقا وهلاکت دي تاسو د پاره تبعی دي تاسو د پاره فعن كن كنت انازلو نو ما خو تاسو نه جګړه کوله ما خو چې ویل ما ګنا نه دا کړ نو ما ویل چې زما لاس ته عذاب ملاو نشي زما خلی ته عذاب ملاو نشي غوګونو او سترګو ته ملاو نشي نو ما خو دا انکار تاسو د پاره کو نو خدایم تباہ او برباد کا نو تاسو دومره نشو چپ کې دي چې تاسو په زور په ما گوايو کړو ځانم غر نو دا اندامونه به ورته وي چې موږ چپ کې دی شو چې موږ ته الله وی چې خبرې کوي نو بیا زموږ دونه طاقت و چې موږ چپ پاتې شو موږ خو الله چالو کو کنه نو نبی علیہ السلام خواندل وی لکه د دې بنداو د دې د اندامونو په دلانجه جوړ شي دې پور داله خندل چې دې به خپل ځان ته بیا را دې بدی وی چې دا ګوي مر باندې ولې وکړل ځکه دنیا کې د انسان مزاج داسې دی چې د به یو کار کړي خو چې کله سبا او گواهان به وي او کاغه گواهان حق وای نو هغه سره د عداوت اولی تا دا گواہی په ما وکړه نو تا چې راته ویلې چې راشه دیږي گواه شنه ما به اوس گواہی نه کوله زه اوس خاموش نه اسوي وذالکم ظنکم الذی دا ګمان تاسو اغا ځوانان تم بربکم چې تاسو ګمان کړو په خپل رب باندې ارداکم الکه ګوره دنیا کې چې سړی صبر وکي کنه نو خلک کوئی چې الصبر مفتاح الفرج دا صبر چې ده کنه دا مفتاح الفرج دا د کولاوالی چابی ده الله ته غ تکلیفونه لري کی خدا ونه چې جهنميان کې دیشي صبر وکي نو جهنم نه بم خلاص شي الله وی اوس که صبر کوي او کنه کوي زم د قره ها فإن يصبروا کچری دای صبر کین اور زید دای دی و ان یستعتبوا او کدی طلب در رضا کولو کی د الله یو معنا فما هم من المعتبین پس نه بدای د ملامتیا قبل قبول شونا وقیزنا لهم قرانا اوس دی زینا دویم باب او دا بروانی تر آیت سیم پوری 44 پوری په دې کې دویمه شبهه او داغي جواب بیا زجر ورکی او بیا تخویف ورکی مورزینو د قران ته دا جواب د بل سوال دی دویمه شبهه یره جی دا تا چې کومه مسلې کولې دا ما ومنلې خو بیګا پلانې بزرگ راغله ولی راغله پلانې بابا راغله یره جی زه خو ماته بیګا خوب نه کړې خو چې به ود کېدم سترګې به مې ورتلې نو بس هغه برا باندې غصې کولې تا ولې دا خبره کړې ولې دا کار کړې کټ به را باندې اړوم سایره تنه غولا والم به زغلولم به او دبا ور باندې کو زبداسه ته سره حکم داسې حکم یې رځي لکه دې خو مونږ بیګا ډیر زیات وې راولو نو زدا خبره نشم منلې دا اولیاء دی او دا بیا ما خوب کې یری نو د دې جواب چې ګوره ولی داسې نه کی چې څوک په خوبونو کې وای ری دا شیطان ځان له شکل د ولی جوړ کی او راشي او ساقی د خرابوي چې څوک درته د شریعت خلاف خبره کوي که په ویخه کوي که په خوب کې کوي دا د شیطان وسوسه ده دا اولیاء په دې مبدنامه وا وقیزنا لهم قرانا او مقرر کړی دی منګه یا جوخ لګولی دی منګه د دې د پاره ملګری شیطانان فزینو لهم فسغی خسته کړی دی دیتا خسته ښکار کړی دی د تا ما بین ایدیهم و ما خلفا هغه ګناونه چې مخکې د دین دی مخکې چې دی ان موجوده دی و ما خلفا ما غ چې رستو د دین دی ان راتلون کې دی یا ما بین ایدیهم چې کم دلته دنیا کې ګناونه دی موجود و ما خلفهما غ چې رستو د دین دی ان را قیامت قیامت نه منکر کی او داغه نه بل طرف ته واړی وحق علیهم القول ثابت شوی د پدای باندې وینا یا دلیل پاغه ډلو کې فی اممن پاغه ډلو کې وای یا مع اممن ایبا دا غیر ډلو نه چې تیر شوی دی مخکې د دینا من الجن والانس د پیریان او د انسانانو نه انهم کانوا خاسرین یقینا دیو تاوانیان دا یو خبره ځان سره واوره وی ګوره په دې دوکه کېګه ما څونه خسته خلک تیر شوی خو لکه دا خلک څه به وینو چې دې بیا په شرک مبتلا کیږي دې خپل رب نه پیژني وای په دې ګوره دوکه نشي کله کله یو بندا د مخلوق نه امداد غواړي او چې دې امداد غواړي نو دغه حاجت هغه پوره شي لکه بیمار دی نو جوړ شي بے اولاد دی نو اولاد ته ملاو شي مشکلات دی نو داغه نخلاص شي هغه کاری وشي نو ایدا ستا بس مطلبي وې دلته دې خبره باندې ځان پوي کا پدې مدو ککېګا فإن ذلک ابتلاء وفتنه منه عز وجل وې دا اصل کې امتحان او فتنه ده د الله تر طرفنا نو ګوره اسنه چې ته شرک مبتلا شې او ستا عقیده دارا شې چې ګنې او دا کار صحیح دی بیا وی وقد يتمثل الشیطان للمستغیث فی صورت الذی استغاث به قیمتي خبره کړې دلته دا مستغیث چې ده کنه پریادي د دا ګمان کېږي نه چې دا زما دغه پیر صاحب کرامت دی ګوره بیګار را رسیدلو کنه خوب کې راغله او په ویخ راغله دا وې داغه کرامت دی چې مال راغله ده نو دی وی ہے هاتا ہے هاتا لریواله دې د خبره لرا لریواله دې اغه کلم نو راغله پوښوي او وېدا لاسکه وذالک کان یتکلم الشیطان فی الاسنام لیذل عبادتها وېدا په خواته ته نه دی یاد بوت کې به شیطان وردن نه کېدا بوت خو به خبره نشوي کوله نو هغه بال ته خبره کوله ولی چې داغه عابدان گمراه شي یا لیذل عبدتها چې دا شیطان د هغه هغه ګم عابدان گمراهان کی چې دا وګوره ستاسو پیر سب ستاسو حاجت پورا کا اوس په شي په دې نو دا شیطان نه دا خو پالې پلان ورې کړ دې ډیر کوشش کوي چې د خلکو عقیده خراب کی نو دا غریب په دې نه پیګره جی بس بیګا مې خوب داسې لیدل او خا نو تسره ولی الله یا چې ته نبی چې تا یو خوب هم دروغ کیږي نه خو شیطان دل راغله ها الله الله یو سړیو یو پیر صاحب لراغه پیر صاحب کرامت ته حق هغه ورته څنګه دله د خبر ډیر خوان ور وې بیګا مې په ګړو باندې شرم خراغه کنا او نو چې ما ویل پیر صاحب را مدد شي را ورسېږي نو بس وې تار منډي والي پیر صاحب له نورم خونوږي خان بیا وې تک خړ رنگ دی او بوس بوس وګونه دی نیولې او لکې د شناول راسي خو چې غب غب دې کړ کنه انو بس هغه لیوان او شرمخانو تختیدل زما ګډي بيزي ته الله بچ کړی تار له تخلاص کړی نو د ډېر ملامت شوې چپ کا موزیرا ولې زه سپېو ما سره چې ما لکه غزول او غب غب مې کول او بوز بوز وګونه مې نیو وای نه نه سبا کسر نفسي باندې کې بیګار راځېدلې چې ما څنګه تا تواز وکړو تر ورسې نو دا شیطان داسې کوي شکل بدلی را بدلی کله د مولا شکل جوړ کی کله د پیر سیب کله د نارینا کله د زنانا کله د زناور ستا عقیده بځای کوي عقیده ګوره په خوبونو نه ثابتېږي عقیده په بے دلیل خبرو نه ثابتېږي دا دومره دیر سپاره قران چې الله را لېګلې دی عقیده د دین از ده دا چې درته سوي نو دا صحیح دي نور خبره پرې دا و چې پلاني داسې ویلي دی او پلاني داسې ویلي دی او خوب چا لیدلې و دای کړي او په ویخې لیدلې و یې سړی پرې دا د منګړت خبره عقیده په قران زده کو الله که سو کې بل بیا بدلې نو اوس د کافرانو حال ذکر کوي ځکه خو شیطانان گمراه کوي کنه چې قران نه اوري وای هغه کسان زورنه د مورزینو د قران ته وای هغه کسان چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القران ما اورې د قران لرا ابن کثیر لیکلی دی دا اوسم د ډیرو مبتدعين او مشرکین او عادت ته قران نه په بدلږي او شور کوي خامخا او بس کومنګای کسانو ته چې کوپره کړي عذاب سخ او خامخا بدل به ور کومنګ دیتا اسوا الذی دا وی ان ویلی دی دای کمزه کې ویلی مکه کې او ماضی لی تیقن شو یا قیامت کې به بیا وای او ماضی راوړل لتیقن وقال الذين وایبا کسان چې کو پرې کړي ر ربانه زمنګ ربا ارنا الذين اخی منګ تا دو کسان ازولانا خو اسانه دار چې دا په قیامت کې وای وای باغ کسان چې کافران دي زمونږ ربا ارین اللذین او خای مونږه تاغه دو کسان ازوالانا چې مونږه گمراه کړیو د پیریانو د انسانانو نا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا بیا به وای پوی بشي کنه چې بعض پیریانو مونږ گمراه کولو بعض انسانانو او دوی هم موږ له تبعی وکړه ډیر به وته غوسی الله او خیر منګه تاغه دو کسان چې منګه گمراه کړو دو کسان نه دو قسمه کسان د پیریانو د انسانانو نه چې وی ګرځولان د خپونه د د پاره چې شید ذلیلونه لکه خو بیا په دې دباونو په دې ارمانونو کار نه کیږي ان الذين قالوا ربنا الله اوس ترغیب ال الاستقامت او بشارت ورکې په استقامت ان الذين يقيننا کسان قالو چغي ویلی ربنا الله زمونږ رب دی الله ثم استقاموا بیا ټینګ پات شو پاغي باندې القرار بعد الاقرار بس دا لنډه خبره ده ښا چې اقرار نه رستو تر مرګ په خپل خبره ټینګي دی ته وي استقامت ابو بکر صاحب وی چې لم یلتفتو الی الہ غیره دا الله نه بغیر بل الہ ته نه قتل داغي عبادت نه دی کړي ثم استقاموا بیا ټینګ پاتې شو دی په دې ایمان تتنزل علیهم الملائکه را نازلیږي په په دی باندې پرشتي دا درې اوقاتو کې د مرګ په وخت او دارنګ په قبر کې او میدان محشر کې دا درې سخت وختونه دي کنه انسان مړ کیږي نو دا وی خدای سبا کیږي قبر ته ورشي نو ناشنا زیر سبا کیږي میدان محشر کې پاسېږي نو سبا کیږي د درې واړو مواتینو کې او زینو کې برازي فرشته ورته او تسلی به ورکړي چې الله تخافو مې یریږي ولا تحزنو مغم جنېږي او زیر واخلې په جنت آغي چې تاسو سره وعده کولې شو منګه دوستان ستای سویو په ژوند دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې تاسو سره مرګري او د خیر الهامات بم درته کول او د ضررون نه بم بچ کولای اوس په آخرت کې مون تاسو سره ملګری یو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم تاسو د پاره وای په دې جنت کې هغه چې خوخی تاسو نه زړونه نفسونه او تاسو د پاره بیا هغه چې تاسو غواړی نزل من غفور الرحیم مل مستیا د طرفه د بخنه کون کې مهربان ذات نه ومن احسن قولا ممن دعا الی الله ومن احسنو سوک د خستا قولا په اعتبار د وینا سره دا بیان د استقامت دی ګوره استقامت دی ته نه وای چې بس په خپل باندې پلستر واړوا او غږ مکوا استقامت دی ته وای چې تبا خپل میشن باندې کلک ولاړې خداغي به دعوت نور لور کې دای به بیانم کې او لګیا دي خلک کنه څوک شرک بیان نه څوک بدعات بیان نه څوک د دنیا قصې کوي او ته د الله دین له دعوت ورکې نو د دینه به بهترین انسان بل څوکي الله وی ومن احسن څوک د خيستا قولن په اعتبار د وینا ممن دعا ال الله دا غي چانه چې غره بلل کی الله تا دا عام دی کنه قران عام ته کې راړه کوم مؤذنین دي که داعیان دي که مبلغین دي هر یو چی سوک دے خیسته په اعتبار د وینا دا غی چانا دعا ال الله چې هغه را بلی خلق ور الله طرف تا وعمل صالحا وعمل کړي نیک دې کې اشاره ده دیتا چې بل دعوت ورکې نو اثر ال ډیری چې عمل هم ستا برابرۍ وقال انني من المسلمين او د ویلي یقینا زیمه د مسلمانینو نه د مسلمانانو نه یعنی مرګري ځان سره مسلمانان حسابي او مسلمانانو سره یو زید دین کار کوي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نه برابر اسال حسنه نیکی ولا السيئه او نبدی کانه ولی حمیم گوی چې دا دوست دی ګرم یا خالص مهربان ګوره چې په ښه اخلاق باندې د منکر ردو کې نستا او هغه سړی په مینس کې به دوستانه راشي چې کم ستا خلاف او چې کله په بد اخلاق وي نو نور بم په کوپر باندې هغه کلک شي نور بم په ګناه کلک شي و اما ينزغنك من الشیطان نزغون کله چې سړی د داعی خلاف کوي داعی له غوسه ورزي چې الله زستا دین بیانو مداخله کې نه مني نو شیطان به د تیزی نو الله وی تبا غزو بالله وی و اما ينزغنك کورسیږي تا تمنه شیطانی د شیطان د طرف نه نزغون سو وسوسه دا رد د پاغه مشرکینو چې هغه نور سپوږمۍ ستور له سجدي کول د ابراهیم علی السلام قوم چې ولګا یا غ بلقیس چې نور ته سجدي لګولې او داغه قوم سجدي مکوي تاسو نور او نس سپوږمۍ تا ولې چې دا مخلوقات دي کنه واسجدوا لله الذي خلقهن سجده وکي الله غي ذات ته چې پیدا کړی دي د لاره کوي تاسو ایاهو خاص د الله لاره تعبدون چې عبادت کوي امام شافعی سے وی سجده په دې ځای رااله چې ایاه ان کنتم ایاه تعبدون پوری دی وی امام ابو حنیفه سی وی چې د سجده آیت دا شو چې دغه مو او دا بل مو سره وی فاین استكبروا کدی ځان غټو غاڼه فصل الذین فسغ کسان عند ربک چې ستا در رب سره دی یسبحونه ان سوق دی ملائک تسبیح وی د الله باللیل د شپې او نهار او درځي وهم لا یسمون او دین استړی کیږي خاشعتا معنی یابستان فاذا انزلنا علیها الماء پس کله چې راوورو موږ په دی باندې باران اهتزت زت دا ازمکه او خوځيږي وربت او اوپړسيږي ان الذي احياها يقينا غلا چې ژوندې کړي د دې زمکه لاره لمحي الموت خامخا ژوندې کونکې د مړو لاره قیامت کې او یقینا د الله تعالی پارشي باندې قدرت والا دی رب ته د مخ کې سره سو څنګه چې په باران سره پزمکه کې انقلاب راځي کنا د قشان الله پاک په قران عظیم کې سره ولي په خلکو کې انقلاب راولي د باران ذکر یو ک اوس ان الذين واستخويب یقینا کسان یلحدون فی آیاتنا قران نه مانی ځکه خو پکې انقلاب ناراضي ولې نه مانی ځکه چې دغه الحاد یقینا هغه کسان چې کجروي کې زمون پایاتونو کې کجروي صدا یلحدون فی آیاتنا یو معنا دا ده لحد اصل کې ویلې کیږي هغه کندې ته چې د قبر کې د ګټ کې وباسي قبله طرف ته نو دا قبر کې مخامخ نه پرې سیټ نو دا د دې مینز نه لک سیټ تشي نو هغه خلق چې هغه د سم لارې نه سیټ تشي یلحدون دا معنا چې د سم لارې نه د صحیح مطلب نه لګواوړي دې ته ویل کېږي څه شی الحاد میلان کوي زمنګ د دلایل نه بل طرف ته دا الحاد دی امام مجاهد وای ابن عباس سے وای الحاد داري چې قران کې تغییر تبديل راولي دلته په کې زمار دی او دلته په کې تقدیر دی او دلته داري او صحیح مطلب نه اړي یو تقدیر د قران د مطلب صحیح کولو د پاره او یو د صحیح مطلب خرابولو د پاره نو دا بیا الحاد دی چې کله صحیح مطلب نه تبل خواړي خا امام سدی و یلحدون من یعاندون چې د زمنګ د آیاتونو سره دښمنی کوي لکه یو خبرم په بدن لګي خود قرآن خبره په داسې ټوپک د داس پشان لګي نو دقه ملحد دی کنه او ابن زید و یشرکونا چې زمونږ د توحید دلایل ورته معلومي او بیا هم لګي شرک دا ټول الحادونه دي اما یاتی امنا کناغه چرا بشی په امن پرز د قیامت عمل کوي څه چې تاسو خو خی یقینا د الله پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي لیدون کړي ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم زجر ملحدین تا یقینا هغه کسان چې کفر کړي د به ذکر یعنی په قران ذکر نه مراد دلته ټول وای چې قران مراد دی لما جاءهم ارکل چراغ دیتا نو دلته خبر محذوب دی بیا اے لحالکونا دی به خامخا تباکیږي او هلاکیږي وانه لکتاب عزیز معنی تا ګورا وانه لکتاب عزیز یقینا دا خامخا کتاب دې چې ډېر ګران دی په الله الله باندې ډېر خوږ دی او ګران دی یا عزیز نو الله پاک د ډیر عزت ورکړي دی یا عزیز معنا ګران دی په شیطان چې دې کې تغییر تبديل راولي عزیز علی الشیطان ایبدله یا عزیز معنا ممتنع د په خلکو باندې او ګران د په خلکو د دې مقابله دا عزیز دی کنه لا یاتیه الباطل نشرات لې دیتا باطل مخکې د دینه او نورستو د دینه د دې سمانه ده ما ته ګوره ان نه مخکې د دینه داسې یو کتاب شته چې د قران تکذیب پکې راغلی جدا بنه منای ویلی چې داسې په کتاب راځي خو منای بیانا او نه رستو داسې کتاب راځي چې پای کې د قران تکذیب راشي نو نشی راته دې ته باطل ان دروغ جن کون کی خبره مخکې د دینه او نورستو د دینه دویمه معنا د دې چې کمی پیشنګویان دي او کم مخکې واقعات دي نو داسی یو خبره د دې نه ده نشتا چې قران ذکر کړی او دا درو نو معنا بداشي چې وਹੀ نشي کېدای تا تا مگر د هغه چې وਹੀ شوی د نورو پیغمبرانو تستانه په خوا نو په دې کې تسلی په دې کې د ماته ګوره دا کافران وای ته نوې نوې خبرې کې نوې نوې قصې دی راایستې دي دا خبره مخکې چانه دی کړي نو الله نبی له تسلی ورکې دا تا ته چې مې کوم وਹੀ کړي د دامه مخکنو پیغمبرانو تم کړي تا ته ودا خلق هغه خبرې کوي چې مخکنو پیغمبرانو ته قومونو کړې وي چاته به ساحر وي چاته به مجنون وي چاته به شری وي چاته به بیوقوف وي مکه خبرې دي نن به تا ته کوي نور څه کې نشتا خو چې کم خلکو خپل مخکنو پیغمبرانو ته خبرې کړې وي تکذیب یې راغی کړو اق شان بنن تا تم ویلې کیږي نو دلته قول من جانب القوم مراد شوخه نشي ویلې تا ته مگر مگر هغه چې ویلې شوی دین ډیرو پیغمبرانو تستانه پخوا او یقینا رب ستا خامخا خاوند بخنه دی او خاوند عذاب درناک دی په دې اخیری جمله کې د توبې ترغیب هم ورکړه ک توبه وباسه نو بخنه بد توکي او دیارې هم ورکړه ک توبه نو وباسه نو درناک عذاب بدر کی ولو جعلناه قرانا اعجمیا اوس د دې زینا دریم باب شروع کوي تر اخره او پدې کې درېمه شبهه او سلورمه شبهه او داغي جوابونه بیا دلایل عقلیه بیا زجر مشرکین او تداغي په شرک او بیا زجر منکرینو د کتاب او د آخرت ته نو داغي جواب کما په بل جبه کې را لېګلې وې بیا هم تاسو ویل چې عجیب خبره د پیغمبر عربي دی او کتاب عجمي دی بیا به تاسو اعتراضونه کول بیا به نه مانو ځکه بیا به تاسو له ترجمه پکار و تاسو یې سنا اورئ نو چې لا ترجمه ته بیا کم ځای کې کېناستئ ها ولو جعلناه قرانا اعجميا عجمی هغه لغت چې د عربی نه بغیری کار جبه ده کاغه پارسی ده کاغه اردو ده کاغه پښتو ده کاغه انګریزی ده دې ته وی عجمی جبی او دویم چې د اعجمی دی نو اعجمی عام دی هغه لغت غیر فصیحه توي کاغه فصیح اگر که عربي خو چې فصیح نه نو هغه تم اعجمی وي نو دلته اعجمی راغلی دی الله وی ک ګرځولې موږ دا قران اعجمیا غیر فصیح لغت نو خامخ ویل بدیل ولا فصلت آیاته ولی ندی واضح واضح بیان شوی دی آیاتنا اعجمیون آیا دا کتاب اعجمی دی و عربیون او دا رسول چې دینو دا عربی دی عجیب کار دی قل نو تور تو وای هوا دا قران للذین آمنو دا کسانو د پاره چې ایمان راوړې ده هدایت دی او شفا ده هغه کسان چې ایمان راړي په وګونو دای کې د درنواله او هو علیهم عما او دا قران په دیوی سبب دړوندوالی اولائک ینادون من مکان بعید دغه کسان چې دی आवाज په کولې شي د تداغې زې لري نه پناکار نمونه سره ولقد اتینا موسی الكتاب سلورم شبهه او داغي جواب یره جی چې دا لګ لګ وਹੀ راځي نو په یو ځل دا کتاب ولې نه راته جواب په تحقیق سره ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات شریف په یو ځل فاختلف فیه پس اختلاف کړی شو فاری کې تاسو هغه د کمی منلو چې تاسو بوز دا ومنئ ولولا کلمت سبقت من ربک جواب د سوال یریږي چې داخله کې نه مني نو دا ولی الله پاک نه توا کوي جواب مخکې نه الله د عذاب د پاره وخت مقرر کړي ان مخکې عذاب نه راولي کنه وا کلمه چې تیرا شوه د په تاخير د عذاب ستاد رب د طرف نه دویم میوه چې د نو هغه الله پیدا کړي هغه بل څوک نشي کولای دریم د حمل نه یو الله خبر دی بل څوک ته نه نه خبر بغیر ظاهری اسبابو دل تمانه تا ګور الیه یرد علم الساعه څه مطلب مدارک لیکلی دی ای یجب علی المسئول ان یقول الله یعلم ذالک یرد دا معنی وزل عنهم ما كانوا يدعون من قبل رب بشد دین هغه چې ودی چې را مدد کولې من قبل مخکې په دنیا کې هغه باطل خدایان به رکش او دا علت د انکار دغم دی چې دای بزکوي چې الله ستا سوک شریک نشتا چې هغه خپل خدایان به رکش وي نو دای به کم ځای کې غي ګوري نو دای به دا انکار خده او دویم د انکار وجه سوا نو یو دار چې وزل عنهم ما كانوا يدعون من قبل دی به رب شي د دیناغه چې و دی چر مدد کوله په خوا دویم وجه وظنوا ما لهم من محيص یقین به کې دی چې نشته دی د پارا زید تخلاصي لزید تیختی زکه به مجبورې وجه نه وي الله ستایي څوک شریک نشته اوس راګیر شوی دی کنه چې کله لا سوچت کې نو ځان له مال غواړي کله دولت غواړي کله عزت غواړي کله بادشاہي غواړي د خیر د دنیا د خیر چې کم کارونه دي کنه نو دې په غوښتو خو نستړې کیږي خو ام مسه الشر فیاوس قنوت کورسیږي د الشر شر شر نه مراد غریبی یا بیماری تکلیف یا دا زما د وجه نه دی و ما اظن الساعه قائمتا او زه ګمان نکوم په قیامت د قائمې دن کې او که زه واپس شوم زما رب ته اول خو منی نه چې واپس کېږم با خو بل فرض او تقدیر کو واپس هم شمه کنه ان لی عنده للحسنا یقینا زما د پاره د الله سره بخامخه خسته بدلی خسته بدله کوم د اخرت کې جنت د د جنت ټیکداري وي هغه کې په خبن لا الله مال راکړي ولی وي دلته خې مال ته بم خې مکه دا دنیا دار وای هم داسي وای دلته خو یو الته بم خو او دا غریب وای دلته خوار دی الته بم خواري ها ان لعنده للحسنا الله وی فلننبئ ان الذين خا دی دا ګمان دی خامخا خبر به ورکو مونږه کسانو ته چې کو پرې کړهو پاغه چې کوم عملونه کړیو او خامخا او بس کوم مونږه دی ته د عذاب غلی سخنا تاکید ټکی راوړي تالته د خوشحالي نشته تالته به عذاب درته ملاويږي و اذا انعمنا على الانسان دا بل زجر کله چې نعمت کومنګ په انسان باندې اعرض وا دا بی دین انسان اعرض نو د مخواړی وانا اب جانبه او ګرځي په خپل اړه باندې لری شد حقنا او کله چې ورسیږي د تاشر تکلیفا فزو دعا ان عریض پس دی وی خاوند دعاګانو پلنو پلنو عریض اصل کې دی ته وی طویل الالفاظ قلیل المقصد چې وګدوګ د کلمات ویو مقصد ډیر وړو کې او دا دعا کې هغه دعا بهتري چې کومه جامعه دعای الفاظ مختصری او مقصد پکې وګدي خا هغه دعا بهتري دا نه چې ګنټه د لاس نیولی خلکو لاس تړې کې او چې سوچ کو کې یو ټکی مقصد یې پکې نه نو لکه جامع جامع ټکی دعا کی وای مختصر فزو دعا ان عریض دی خاوند دعاګانو دوګ دو نو تا مخ کې ولې دعا نه کولا وست ترایات شو الله او په دې خبره یقینو کا چې حدیث کې راځي چې څوک په دې خبره خوشحاليږي چې په تکلیف کې الله د دعا قبول کړي نو دې دې پراحت کې ډېرې دعاګانې د الله نه غواړي ها او چې کم سړی راحت کې الله پاک نه یادې او تکلیف پر راشي انو بیا الله پاک کوئی زو خپل سمې کو وتا نه وسه پر زیرو مست تر یاد شي بیا ول الله دعا نه قبلې پوه شي کنه فزو دعاء دعاء عریض قل ارائیتم ان کان من عند الله او سلورم زجر په انکار د قران وای خبر را کې ماتا یعنی تاسو فکر کوئ ان کان من عند الله کی دا قران عظیم د الله د طرفنا ثم کفرتم به بیا تاسو کفر کړی په دې قران نو دا بلوی گمراهی نه او د دوی به الله سزا نه درکړي چې د حق کتاب نه تاسو مخاړوي من ازل ممن هو فی شقاق بعید سوق دې ډېر لوی گمراه داغه چانا چې غي په خلاف لري کې د حق نه سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفي انفسهم چې اسمان زمکا غرونه ونه دریابونه په دې کې د الله پاک څومره د قدرت عالمي دي وفي انفسهم او په نفسونو د دای کې چې د یو نفس ته دی وګوره ستا په دې بدن کې څومره رګونه پیدا کړی دي څومره جوړونه پیدا کړی دي په څنګه ناشنا طریقې جوړ کړي نو دې ته وګوره کړه ها حتا یتبین لهم تر دې چې خخکار شې د ایتان نو الحق یقینا دا قران حق دی یا دا اسلام او دا نبی د حق دی یا دې ته چې کم دلایل الله خې دا حق دی او اولم یکفی بربک آیا کافی نه دستا د رب نه دا خبره انه علی کل شیء شهید چې یقینا دا الله پارشی باندې حاضر ناظر دی اولم یکفی بی ربک کی با زائده کا اولم یکفی ربک ایستا رب کافی نه دی چې د پارشی باندې گواه دی الا انهم فی مریت من لقاء ربهم زجر په انکار د قیامت خبردار یقینا دی چې دی په شک کې دي د ملاقات د خپل ربنا الا انه بكل شيء محيط خبردار یقینا د الله پارشي باندې ګیرا چون کړي دی به الله را ګیری او هلاکي وي په صورت کې سلور اعتراضونه او داغي جوابونه یو اعتراض تا په خبره نه پويګو نو داغي جواب چې انما انا بشر مثلکم ورته وای ز تاسو په شان باندې ولې زما په خبره نه پیږي دوی می اعتراض بیگا پلانی ولی خوب کې را ولما نو داغي جواب دا شیطان راغلو او ستا کې دې خرابولا درې می اعتراض یری جی دا قران په بل جبه کې غیر فصیح لغت کې والے نه راته نو داغي جواب ک په اعجمی کې را لګلو نو تاب ویل چې قران اعجمی دی او پیغمبر عربي دی دا لا څنګه چللې سلورم اعتراض دا قران په یو ځل والے نه راته نو داغي جواب موسی علی السلام لم الله وی په یو ځل تورات ورکړو فختلف فیه پای کې اختلاف شوه نو تاسو هغه د کې میومنه چې تاسو به قران منلو ربط د ما سبقه سره داري مخکې صورت کې د سلورو شبهو جوابونه وشو نو په دې صورت کې درې نور شبهه او اعتراضونه او داغي جوابونه یا مخکې صورت کې صداقت د قران پاول کې دلته ماول کې صداقت د قران یا مخکې صورت کې د شبهو ذکر وشو نو دلته غ خلکو له زورنه ورکې چې شبهه او اعتراضونه کې شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك جائز کړی دي تاسو د پاره الله د دین نه یا ښکار کړی دي هغه چې وصیت کړو پاغي باندې نوح علی السلام نوح علی السلام تواغتا او هغه چې وਹੀ کړی د منګه تا تا او هغه چې وصیت کړو منګ پاغي باندې ابراهیم علی السلام موسی علی السلام او عیسی علی السلام ته ګوره د ټولو پیغمبرانو سره ستا وحی مشابه ده دارنګ دویم دویم اعتراض عام کتابونه ستا خلاف دي دا شبهه برازي لسم آیات کې نو داغه جواب ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هغه چې تاسو په کې اختلاف کولې سشینا نو داغه فیصله الله تعالی دا دا کتابونه راځي چې د الله دی کتاب سره وګورو چې د دې سره موافق نه به صحیح چې د دینه خلاف یا کتاب د سره مونږ نه منو دریم اعتراض یرجی عام مليان ستانه خلاف دي ته یو شان خبره کې دا نور مليان بل شان دي نو ته یو واغ ډیر دي جواب دا په زد علم دي کنه آیت سوال لسم کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دی نو جدا جدا شوی مگر پس تاغې نه چراغله او د تعلم د وجه د زد نه په خپل میانس کې دا خو په زد باندې اړم دي نو زد علاج خو نه کیږي نو دا درې اعتراضونه او داغي جوابونه خلاصه د صورت دا صورت درې بابونه ده اول باب سوار لسم آیات پورې ده پدې کې اوله شبهه او داغي جواب بیا زورن ورکی منکرین تا بیا دویمه شبهه او داغي جواب بیا دلیل عقلی او دلیل وحی امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تصدیق د وحی د نبی علی السلام چې الله دلته د نبی علی السلام د وحی تصدیق کوي چې ستاو د مخکنو پیغمبرانو وحی یو شان و دویم دا صورت ممتاز ده په سوالات ثلاثه او داغه په جواباتو صورت ممتاز ده د مؤمنانو په صفت چې و امرهم شورا بینهم د مؤمنانو کار په مشورې د دوی په مینس کې او صورت ممتاز ده په دې چې قران عظیم ته په دې صورت کې الله پاک روح ویلې ده حامیم عین سین قاف الله پویږي په معنا د دې حروفو حا کی اشاره و هغه نمونه ته د الله چې اول کې حا راتلا میم کی اشاره د هغه اسماء او نمونه ته چې اول کې میم راځي ما مخ کې ویلو او عین وسره دلته نوی رال عین سین قاف نو عین کی هغه نمونه ته اشاره ده چې اول کې لفظ د عین راځي لکه علیم سین کې آیت اشاره ده چې اول کې سین راځي لکه سمیع او قاف کې اشاره ده هغه ته چې اول کې قاف راځي لکه قدیر والله اعلم بعض عالمان وای چې په ها کې اشاره ده د الله حلم ته صبر ته او په میم کې اشاره ده د الله مجد لوی او بزرګی ته په عین کې اشاره د علم د الله ته او په سین کې اشاره د ثنا او هو د الله او چتوالی ته او قاب کې اشاره د الله قدرت ته والله اعلم علماء لیکلی دي د حسن ابن فضل رحمت الله علیه نه چاته پوسوک چیرې جی دا حامیم عین سین قاف دا خو یو زم لیکل کې دی شو کنه لکه څنګه چې کاف ها یا عین صاد ټول یو ځای لیکل دی نو دا حامیم عین سین قاب بیم یو ځای لیکل وی دلته دا ولی جدا شوه دی په دې کې حکمت سره اعتراض بنه کې په دې کې حکمت څه دی نو جواب هغه دا کړو چې دې کې حکمت دا دی چې د هر صورت په اول کې حامیم راغله دی وغه جدا راغله دی نو دلته هم دا حامیم د دې عین سین قاف نه سکه جدا ک د نظایر او په نور صورتونو په شان چې الته حامیم مستقل ځان لزان لراغله نو دا حوامیم سبعو نو دلته هم دا حامیم سکه د دې عین سین قاف نه جدا ک یعنی مطلب دا شو چې ستا او د مخکنو پیغمبرانو وحی هغه الله را لېګلې دا نو که څوک تا ته وای چې دا ستا وحی تا ته الله نه در لېګلې یا بدل دا نو هغه الله دا غیره دوک له ما فی السماوات و ما فی الارض او دویم د مشرکانو د دې قول د وجنا چې دوی وی اتخذ الله ولدا او مخکې سورته مریم کې تیر شوو چې و چې د پاسه د دینا ول ملائکه تو پرشته یسبحون بحمد ربهم پاکي بیانې په صفاتونو در خپل باندې والملائکه یسبحون بحمد ربهم اغه تسبیح سوی یا خو تسبیح وای د الله د عظمت ته چې ګوري چې څومره د لوی عظمت خاوند دی نو د الله تسبیحات وي او یا تسبیح د دی وجه نه وای چې کله دا مخلوق شرک یې کنه نو پرشته وای یا الله دا سمره جرأت ته په خلکو کې چې تاسو سره شریک پیدا کړي نو هغه د الله حمد او ثنا له زور ورکی او کدی پرشتو د الله ثنا نه ویلا تسبیح نه ویل نو د الله غصه او غضب به جوش کراغلو دا ټول بل الله تبا کړو د سره د الله غ غصه کنټرول شي لکه په حدیث کې راځي کنه وای کله چې مذکر انسان د مذکر سره بدکاری کوي اهتز عرش الرحمن خوفا من عذاب الله وې د رحمان بادشاه عرش هغه په خوځېدو شي د الله د غصې د یرینا چې الله دومره غصې نو هغه غصې ته عرش نه ټینګيږي نو هغه ټول ریږي نو پرشتو نیولې او هغه د الله صفاتونه او ثناګانې وای نو د الله غصه په کنټرول کې راشي یعنی الله غصه چې دین هغه کم شي په دې باندې نو څه مطلب یعنی دا پرشتي تسبیح د دی وجه نه وای چې یا الله دا خلک ډیر زړور دي دا دومره لوی جرأت ورول چې تاسو سره د شریک پیدا کړي چې راغې ته اسمان غرونه نه ټینګيږي نو دا به دې څنګه عذاب ته بیا ټینګ شي نږدې دې اسمانونه چې او چې د پاسه د دینه او پرشتي تسبیحات وای سره د صفاتونو د خپل رب بخنه غواړي لمن فل ارزوي دلته لکه من وي د عموم د پاره خارجه کې د عموم د پاره نه وقد يحتملان للخصوص نور الانوار لیکلي دي کله کله ما او من احتمال لسلري د خصوصم لري دا قاعده ځان سره جیب کې ساته خان کله نا کله بر تباز خلق وای چې لا صلاتا لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا هغه چا مونږ نه کیږي چې چا سورته فاتحه و نه ویلا نوې جی دا امام به هم وای منفرد به هم وای ځان له مسکون کې به هم وای نو تبه ته تاسو کې چې دا امام پس مقتدی ټکه پدې کې کم ځای کې راغله د دې حدیث معنی وکړه دې کې کم ځای کې ټکی راغی چې مقتدی به موي وای چې دلته لفظ د من راغلی دی او من د عموم د پاره نو معنا دا ده چې د هر هغه چا منځ نه کیږي چې چا سورته فاتحه و نه ویلا صحیح شو نواریو به وای نو تب ورته وی چې دا قاعده اکثریه خو نه ده یم کلیه خو نه ده چې ارزه کې د من د عموم د پاره کدا سی شی نو بیا بدل ته دا معنی کې چې ويستغفرون لمن فی الارض دا پرشتي د زمکه د تمام مخلوق د پاره بخنه غواړي کاغه مسلمانان دي او کاغه کافران دي نو کافر د پاره پرشته بخنه غواړي نه غواړي نو دلته وت څنګه وي چې من نه مراد څوک دي صرف مؤمنان نو الته بم دا معنی شي چې د من نه مراد امام دی او د من نه مراد څوک دی منفرد دی هغه امام چې فاتحه و نه وای نو منځه و نه شو منفرد چې فاتحه و نه وای نو منځه و نه شو دلیل څه دی صحیح حدیث ته د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه ترمذی نقل کړی دی من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي الا وراء الامام څوک چې دا سه رکعات کوي چې فاتحه پکې نه وای نو دا د نه کوي مګر امام پسې دی وکي فاتحه دې پکې نه وای مونږ کی دا د جابر ابن عبد الله سے روایت دی امام ترمذی نقل کړی دی من صلى رکعتا لم يقرا فيها بام الكتاب یا بام القران فلم يصلي الا وراء الامام او بل دا تا تمام مخکم ویلو چې الکا قراءت دو قسمه ده یو ده قراءت حقیقتا بل ده قراءت حکما امام پس چې ولاړې نو دا خوستا ګمان ده چې ما فاتحه و نه ویلا زما یقین دا ده چې ما فاتحه ویلې ده دلیل دا ده چې من کان له امام فقراءت الامام له قراءتن د چا چې امام وینو د امام قرائت د چا د پاره قرائت دی د مقتدی د پاره قرائت دی او تیم را سره معنی خلکا اسې پکې هغه نخري کې څنګه معنی لکه دا خو یقین دی چې لا صلات لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا دا د مسلم شریف حدیث دی دا هغه چامونز نه کیږي چې چا فاتحه و نه ویلا او ورپسې سورته و نه وی نو ته چې امام پسې ولاړ نو زه فاتحه خو د خپل ویلا دا صورت تعالی چاوي صورت دل چاوي امام نه وي یا ته چې موږ په تراو کې ختم وکړه کنه نو دا ختم تا وکړه قاری صاحب ختم چا وکړه د خلکو موږ کنه قاری وکړه نو خلکو خو یو ټکم نه دی ویل دی خو سمن بکمن ولاړو خاموش دل ټکه نه ورته قاری صاحب ختم وکاو ته منګه ختم وکونه تاسو ویلی قاری صاحب چې وکونه هغه تاریم او هغه سو هغه ستامون ظالم ټول قران قاری صاحب وی هغه ستاو او فاتحه چې قاری صاحب وی نو هغه ستانه و عجیب سره دا قران چې څنګه قاری صاحب وی او تام وی لکه تا ور پس حکمن وی غری تور پس ولاړ وی د امام قرائت د مقتدی قرائتو لکه چې دا ټول او تا تراو کې قران ویلی صحیح ده نو دغه شان لکه چې امام فاتحه ویل لکه چې ټول فاتحه سي هغه ویلی ولې د امام قرائت دغه ځکه ستا شو کنه شو فرض مانځه کې حسر فاتحه باندې مونږ نه کیږي صورت وای کبه نه وي نو چې ته صورت وای نو صورت هوتا و نه وي صورت تعالی چاوي امام وي نو دې حدیث ختم مانی چې من کان له امام فقراءه الامام له قراءه حسر فاتحه کې نه مانی نو مونږ خیر د دونه دې منل د فاتحه کې مونږ نه کنه څه ګناه خو نه کی اې چولټ انکار وکړو صورت هم ځان لا خپل وایا نو بیا تخپل ډنګ و امام دې خپل ډنګ بیا خو سم کار دی نو بیا جمعه ته سره راځي هر ځای کې چې کې ته فاتحه هم خپل وي او سورته هم خپل وي بزان لیکو ٹھیک شو نو بار حال دلته لفظ د من دی من ارزه کې عموم د پاروم نه ٹھیک شو لکه او نه لفظ د ما د تعمیم د پاره وعلمک ما لم تکن تعلم کې بندا تعالی په کار راځي چې هغه وی جی هر څه ته مراد دی ارزه کې هر څه مراد نه اغل تم ما خاص لفظ دی مراد نه د علم الشرائع دی د شریعت علوم مراد دی احکامات مراد دی نه داګی نه چې په ماکان او ما یکون پوی دا ټیک شو کنه الا ان لله الا ان الله هو الغفور الرحیم یعنی په دې خبر دی وما انت علیہم بوکیل نه ته په دې باندې ذمہوار وکذالک اوحینا الیک روح قرانا عربیا څنګه چې می مخکنو پیغمبرانو ته وحی کړی دا دې کوم تسلی ده دارنګي منګه وحی کړی دا تا ته د قران په عربی ژبه کې مقصد یې سره لتنذر ام القرى ومن حوله ومن حولها دې د پاره چې تویره ام القرى اصل د کلو چې مکه ده یعنی مکی والا او هغه څوک چې غیر چا پیر د دې مکی نه دی یعنی ټول خلق حولها کې ټول دنیا را لخه وتنذر یوم الجمع او چې تویره خلق درز د جمع کې دونه لا ریب فيه چې شک نشته دی پای کې یو ډله وي په جنت کې او بل ډله وي په اور ګرم کې ولو شاء الله لجعلهم امه واحده دا جواب د سوال لیر جی چې کتابم حق ده او وحیم حق ده پیغمبرم صحیح ده او دا خلق په ایمان نه راوړي کنه نو دا ولی الله دې په ایمان راوړي کنه الله وی ولو شاء الله کو خو خوي دا الله په زور ایمان راوړل په خلقو لجعلهم امه واحده خامخا ګرځولې به دا خلق امت یو په یو دین باندې ولکه يدخل من یشا لیکن د نکي الله تعالی رچو غواړي په خپل مهرباني کې فی رحمته ای فی دینه په خپل دین کې و ظالمون او ظالمان چې دی مالهم نبی د دې د پارا می ولی ولا نصير سوک دوست او نو سوکم دادی الک و ظالمون په دې کې اشاره ده دیتا چې خلک ولې د هدایت نه محروم کیږي اصل سبب هغه چې د نو څه شه ده ظلم او عناد ده د ظلم د وجه نه کنه ظالمان چې دی نه به هغه د پاره سو دوست او نو سو کېم دادي عام پمانه د بل او دا زجر به شرک په ولایت ام اتخذو من دونه اولیاء بلکې نیولې دي د ما سوا د الله نه نور مددګاران فالله هو الولی پس الله چې د داخه امدادي دی یا خ کار جوړون کې دی یا خ مددګار دی دا الله ژوند کې مړو لرا او دا الله پارشبانه قدرت والا دی و مختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا اوس دویم سوال او داغي جواب یې رجی عام کتابونه ستا خلاف دي کتابونو کې دا خبره داسې لیکلې ده الکه دا ټول کتابونه د الله د کتاب په مقابله کې یو اشیم نه دي اصل کتاب د الله کتاب دی زړه ته د الله کتاب خې موتره ته مخلوق کتابونه خې الله وی و مختلفتم فیه الله الله هغه چې اختلاف کړی دی تاسو پای کې د سشینا فحکمه الی الله پس فیصله دا غي سپارلې شوی د الله ته ان د الله کتاب ته او د نبی علی سلام سنت ته ابن کثیر وی هو الحاکم فیه بکتابه و سنت نبیه دا الله فیصله کون کې دی پاره کې په خپل کتاب سره او د نبی په سنت سره چې دا الله د کتاب خلاف یا غبن منی ذالکم الله ربی د دې صفاتون والا الله دې زم رب زما په دې باندې ما ځان سپاره دی او د تزور ګرځم واپس کېږم آغا الله فاطر السماوات والارض چې ناشنا پیدا کون کې دلایل عقلیه ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکه ده جعل لكم من انفسکم ازواجا پیدا کړی د تاسو د پاره د جنس تاسو نه بیبیانې و من الانعام ازواجا او پیدا کړی د زناور نه داغي د جنس نه داغي د پاره ماده بیبیانې د الله مثل ثابتي کدا نه زائد کړي لکه څنګه لیسا کا مثله شیئون نشته د پشان د مثل د الله سره شی لکه مثل دی ولومن نو بیا د مثل پشان سره نشته او حالان کې د الله مثل هغه نشته نو کاف زائد کا لیسا مثله شیئون زکه باز خلکو د الله تشبیه د مخلوق سره ورکوله مشبهه او باز خلکو نو هغه د الله د صفات مکمل منکرو صفات به نه منل لکه معتزله او هغه ته به توحید وی امام سیوطی رحمت الله علیه وی وی لیس کذاته ذاتن قرطبی وی زاد سیوطی بیانن سیوطی دا سی وی لیس کذاته ذاتن که لفظ موافق نه جدا خبره ده خو لکه د لفظ موافقت دا د ذات موافقت له سره تقاضا نه کوي لکه مثال په تور باندې انسان عالم دی نو الله تم عالم ویل کیږي اوس لفظ لفظ یو دی خو علمیت کې څومره فرق دی انسان هم بصیر دی نو الله هم بصیر دی انسان هم سمیع دی نو الله هم سمیع دی خو په کې دنه څومره لوی فرق دی کنه دا سره موافقت د لفظ دی ته وایي یا خزانی د اسمانونو او د زمکو دی پراخی رزق چاله رچو غواړي دا جواب د سوال یره جی بس اختیار د خزانو خدا الله دی خودی مخلوق له د اختیار ورکړي چې چاله کم کې او چاله سیوا کی پیدا کوي خو لکه الله خو مالکان دی دی کنه لکه چې دل تستا د یو کاروبار د کارخانه ده او غیله دی یو کس نیولې نو کارخانه خو ستاده خو اختیار خدا غسړي دی کنه سو پکې داخله یو څوک ته وباسیو چاله یو شانا ور ټیم لګیو چاله بل شانا نو خلک هغه خوشاله مالک خو یې سم ناراضي نه نه نه الله وی دا سینه د ما د رزق اختیار د سیوا کولو کمول اختیار می مخلوق لنه دی ور کړي پر خیر رزق چاله چې غواړي او تنګي چاله چې غواړي انه بكل شیء علیم یقینا د الله پارشي باندې پوهه ده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا دلیل وحی خکارا کړی دی الله او دا دویم جواب دی چې ته تا ته دا وਹੀ ځان لکیږي دا سه بل چاته نه ده شوی جواب جایز کړی دی یا خکارا کړی دی الله تاسو د فارا د دین نام اغه وصوا به نوحن چې حکم کړو الله پاغي باندې نوح عليه السلام ته او هغه چې وਹੀ کړي د منګه تا ته او هغه چې وصیت کړو یعنی حکم کړو من پاغي ابراهيم عليه السلام موسی او عيسى عليه السلام ته تفریقې باندې کې ځکه عقیده د توحید د نبی اول اختلاف کوي کبران المشرکین ګران لګي مشرکانو باندې ما تدعوهم الی هغه مسله چې تاسو را مدد کوي دا مشرکان هغه ته چې هغه مسله د توحید ده په دې مسله باندې سم مړکیږي الله یشتبی الیه من یشاء الله راکاږي خپل توحید طرف تاغه سوچ خوښ شي د الله توحید ورته نصیب کی او هدایت کې خپل توحید طرف تاغه چاته مې یونیب چې څوک راګرځي دی الله تا و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اوس دا درې ما شبهه او داغي جواب یره جن عام مليان ستانه خلاف دي دا ټول مليان وای دا په غلطه ده او ته ز په حق ما جواب و ما تفرقو د جدا جدا شوی نه دی اختلاف نه وکړي مگر پس دا غینه چراغله او د تعلم بغیم بینهم د وجد زد نه پمینز د دای کې دا په زد دی کنه او د زد علاج کیږي نه ولولا کلمت سبقت من ربک یره چې زدیان دین الله تبا کوي ولینا جواب تقدیر کې مخکې عذاب تاسو ورستو لیکل شوی کنه کنو کلمه چې مخکې تیر شوی دا په تاخير د عذاب طرف درفستانه الی اجل مسمن تر نیټه مقرر پوري چې الله د دې عذاب نیټه مقرر کړي دا کدا نه وي یا هغه نیټه مقرر چې قیامت دی کدا نیټه نه وي نو خامخا فیصله بشو ور دی په مینس کې و ان الذين اورثوا الكتاب دلته کې یا خو مراد مشرکین دي اورث الكتابا چې دې په میراث کې یو ډ کتاب د يهودو او د نصاراو نه رستا هغه لاړل او دا غي نه د رستنو کافرو ته دا کتاب میراثن پاتې شو کویدل خو پې نه کنه صرف د پلار سره او پلار نزوی ته پاتې شو نو دا نیمګړي مولایان شو په پورا علم سره نشتا خو چون کې د کتاب وارثان دی پیګي پینا نو اغه د دې مسلې د توحید نه په شک کې دي ځکه یې په خپل کتاب نه پیګي دوی مطلب دا دی چې اصل کې مخکې د علماو د تفریقی ذکر یې وکړ چې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم زد کې دا مشران رالل او په زد کې د توحید او د سنت خلاف کتابونه ولیکل شرک پکې ثابت کړ بدعات پکې ثابت کړل خرافات پکې ثابت کړل اغه لاړ مړ شو کشرانو تاغه کتابونه پاتې شو اوس چې ده کنه د دې مشرانو د دې لیکلو د وجه نه د کشرانو تفریقه شروع کړه پلانی کتاب کې دالی کړی دي پلانی کتاب کې دالی کړی دي او دا زمونږه کابرین دي او موږ د دې منو بس دا خو ته د دینه خو نه پويږي نو دا ولی په اختلاف کې په داخله کرالل د د وجه د تفرق د مخکنونه د رستنو خلکو چې دنه سره شروع شک شروع هغه کتابونه دای سره دی پای کې ول دا ټول بدعات ثابت کړی دي او دا دلایل ول په ګره دروغ جمع کړی نو پلاني سیب دالی کړی دی پلاني سیب لیکلی او هغه ول دا کار کو د زد نه هغه ول کو د لالچ نه چې هغه غلطه مسله ولیکله نورستو خلکو پاغي پس روان شو د دې وجنه مولا سړی بډیر په احتیاط قدم دی او د چې لیکل کې هم ډېر په احتیاط بکې د چې خبرم کوي نو ډېر په احتیاط بکې ځکه دی به سبا مړی او دغه خبره به په خلکو کې سکیږي چلیږي دغه کتاب به په خلکو کې چلیږي نو که صحیح لیکلی خو ډیر خلک به هدایت باندې راشي او که غلط لیکلی کړي نو ډیر خلک به د کتاب د وجه نس شي دا آیت په لسو کلمو باندې مشتمل دی مستقلتن مستقل کلمې دي کل منها منفصله عن التي قبلها ار کلمه د بل نه جدا ده او بیا وی لا نظیر له سوا آیت الکرسی په قران کې د دې نظیر بل آیت نشته ده ما سوا د آیت الکرسی نه دویم فلذالک نو معنا فإلى ذالک الا باندې کا دی توحید د الله تعالی تا فدعو ته خلق را بلا چل تاغي تفریقه کولا نو ته دومره د توحید بیان شروع کوا فإلى ذالک فدعو کما امرت لک څنګه چې تا ته حکم شوه دی دا الله په حکم کې کمه ونه کې دریم ولا تتبع اهواهم تابعداري مکوا د دې د خواهشاتو د دې مرګرتیا غره ونه کې د لالچ د وجنا چې شرک منی بدعات منی نه هم لا حجت بیننا و بینکم نشته هیڅ جګړه زمنګ او تاسو مینس کې ولی زکه چې حق کار شوه دی اوس زد جدا خبره ده خلک دا حق بالکل ښکار دی او زدی سړی سره ډوباس پکار نه دی صحیح شو او لسم چې دی الله یجمع بیننا و الیه المسیر الله بجمع راولی زمنګ مینس کې په قیامت کې هغه کسان یحاجون فی الله چې هغه جګړه کوي په بار د دین د الله تعالی کې پس ته هغه نه استجیب له چې قبول والے کړي شوی دی دا غي د پاره ان ډیرو خيارانو او ډیرو نیکانو خلکو دا دین سره منلې يهودو کې ډېرو خلکو د دې منل کړی دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا غي مرګري حجتهم دا حزوا دا غي دلیل بیکاره ده دلیل یې سو يهودو به ویل موږ تاسو نه خيو پس کې وې موږ تاسو نه مشران یو کنه زمنګ تورات ستاسو د قران نه دنیا ته الله مخکې را لېګلې دي زمنګ پیغمبر ستاسو د پیغمبر علی السلام نه مخکې را لېګلې دي نو تاسو ولې موږ پس نه راځي چې موږ د مخکې دنیا ته الله را لېګلیو دین تاسو نه موږ ته مخکې راغلې دي چې موږ تاسو پس درشو الله وی حجتهم دا حزوا د دې دا دلیل چې دینو دا باطل دی بیکار دی پنځ درب د دې باندې الکه موږ به تاسو پس درغلې وې او زموږ دا دین صحیح نه ویلا تاسو چې تورات د کم الله د رضا د پاره منئ پاغه تورات کې الله د قران د حقانیت ذکر کړی دی والله قران راولېګنو ولی تاسو نه منئ سیدا بل دار چې په قران ایمان راوړي نو په تورات هم ایمان راغی ځکه چې په قران کې د تورات تصدیق شته خو که تورات منی او قران نه منی نو ته مؤمن ځکه نه چې تا په قران کو پرو صحیح شو بالحق په حق سره والمیزان اور علی گله د تول کتاب یا تلا وما یدریک لعل الساعه قریب ګور دا قران حق دی چې ته یو کتاب حق او باطل ګورې دې سره وګوره او دارنګ دا د تلی کتاب دی چې ته یو خبره کې نو دې سره او تعالی چې دې سره موافقه ده او کنه په تلوار باندې غواړي د قیامت لراغه کسان چې مان لري په دې باندې والذین کسان امنو چې مان راوړې د مشفقون منها یریدون کې دي د الله نه د وجه د قیامت نه چې قیامت کې وسره حساب کتاب کوي مؤمن د قیامت نه ډیر یریږي ایمان پیدا کنه کافر نه یریږي ځکه چې منی نه ويعلمون انها الحق او پویږي دا مؤمنان چې دا قیامت دی حق حق الا خبردار ان الذين يقيننا کسان يمارون في الساعه چې شک کوي په بار د قیامت کې خامخا غیر په گمراهی لري کې د حق نه الله لطيف بعباده دلیل عقلی نزيد له فی حرسه زیادت براول مونږه غلره داغه په فصل کې نه عمل دنیا کې د آخرت عمل کوا الله بدل یو په لس بدل درکې ګورستانی کې سیوا کوي کنه ومن کان سوک چې یرید حرس الدنیا غواړي فصل د دنیا نه بدله د دنیا نو ته منها وربکمنګ د ته د دنیا نه وما له فی الاخرته من نصیب نبه د پاره په اخرت کې صبرخه ولی دنیا کې نه ګناه غختل سره یعنی چې په اخرت په مقابله کې غواړي نو دنیا به ته ملاو شي خو جنت کې به حصہ نه ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به الله دا رد کې دا غي او دا مربوط دی ولسم آیات سره او الله ویلی دی که پیغمبر ویلی دی که صحابه ویلی دی ام لهم شرکا او ایشتر دی د پارا نور شریکان خدایان چې الله سره شریکی شرعو لهم من الدین چې هغه جائز کړی دی د پارا د دین نه ما هغه شرکیات او بدعات لم یاذن به الله چې اجازت نه دی کړی پاغي باندې الله علامہ شاطبی رحمت الله علیه کتاب الاعتصام کی پر رد بدعاتو کی دایت پیش کړی دی چې شارع خو الله او د الله رسول دی نو استاد شرک او د بدعات شارع ماته خو اداره د چا خو دلی دی دا تعالی چا جایز کړی دی او دارنګ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموعه فتاوا کی پر رد بدعاتو کی دا آیت پیش کړي دا تعالی جایز کړي چاري تا ته خودلی چاري ولولا کلمت الفصل کنو کلمه د فیصله چې قیامت کې به الله فیصله کوي نو دا خبره نه وا لقضی بینهم خامخا فیصله وکړي شو د دې په مینس کې یقینا ظالمان هغه د پاره د عذاب درناک تر الظالمین مشفقین مما کسبوا ویني به ظالمان چیرې دن کې وي د جزا دا غینا چې کوم عملونه کړی دي وهو واقع بهم او دا به نازل دن کې پدای والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړې دي عملونه کړې دي نیک فی روزات الجنه وی په باغ چود جنت کې لهم ما یشاؤون عند ربهم دې د پاره بیاغه چې دې خوخی پنځ درب ددای او دا د کامیابې لوی کامیابې الکبیر لوی ذالک الذی داغه ثواب دی چې زیره ورکی الله بندگانو خپل واغ کسانو ته چې ایمان راوړې دي عملونه کړی دي نیک قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا و ان غوړم تاسو نه په دې بیان باندې سمزدوری ایواز الا الموده فی القربا مگر دوستی په نزدې کول په نزدې کد الله کې یا دوستی په خپلوالۍ کې د دې څه مطلب دی نو یو معنا دا ده ابن عباس رضی الله عنهما وای د دې قرابت نه مراد قرابت پر رحم دی سمطلب الله نبی علیہ السلام ته وای چې تو ورته وایا چې زه تاسو نه تنخوا نه علم پیسې نه علم چې تاسو دا غینه تنګيږي خو یو خبره در تکوما چې زه تاسو رشتہ دار ما تاسو د قوم سړی ما تاسو خپل ما نو د خپلولې خیال خو مې وساتای تکلیف را لمرا کوي ځکه تاسو رو را وزیزې ما نو یو مطلب دار او قضا ما ته خیر رسیږي تاسو ته به خیر ورسی پیدا به تاسو ته او کما وجه نه نو تاسو کور کې بغم او پریشانی تاسو د قوم سړی مکنه یو مطلب یې دا دی دویم دا ابن عباس رضی الله عنهما تشریح دویم داوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا مدینه ته چې کله لاړ نو د مدینه انصار راغون شو او هغه نبی علیہ الصلات والسلام لا چې دینو ډیر مالونه راغون کړ چې دا واخلې تحفم تاسو لا راوړې ده نبی علیہ السلام او تاغه واپس کړل وای چې ما سره مینا کوي نو ما سره چې دا کم مهاجرین راغلي دي دا زما خپلوان د دې سره مینا او محبت کوي دا زما سره مینا ده د دې احسان وکړي نو یو یو کس دی یو یو سره ملګری کوي ته به د خیال ساتي دا مطلب دی او دریم دا الا الموده فی القربا ایمانا مگر دوستی فی القربا په نزدېکت کې الله تا پیسې د نه غواړم خورازی ما سره یو ځای شي چې الله ته ځان نږدې کو ایمان راوړی عمل صالح کوي نو الله رب العزت ته قرب حاصل شي ام یقولون افترا علی الله کذبا آیا وای دې چې دې نبی د ځان جوړ کړی دی په الله درو فین یشا کو غواړي فین یشا الا کو غواړي الله یختم علی قلبک نو مضبوط بکی ستا زړه یختم علی قلبک ستا پزړه باندې په پټي او لګي دا مدارک وای صبر بدل در کی د خلکو د خبرو په پروا نه لري کو غواړي الله نو مضبوط به کی استاذړه صبر توفیق بدل درکې ويمح الله الباطل ختمي الله پاک باطل او مضبوطي الله حق لره په دلایل سره به کلماته ای بالدلائل انه علیم بذات الصدور یقینا د الله تعالی په دې پرازونو د سينو باندې وهو الذي يقبل التوبه دا الله د غزاد چې قبلې توبه لره د خپل بندګانو نه دا ترغیب شو توبه ته و يعفو عن السيئات او ما پکې د ګناونو نه چې کله سړی څکه یلکا توبه وباسیا يقبل التوبه تان بعده قبلې توبه لره د خپل بندګانو نه و يعفو عن السيئات ما پکې د وړو ګناونو نه کله کله بغیر توبه هما صحیح شو او داغي دعاګانې قبلې وعمل الصالحات ملونه کړي د نیک زیات بکې د لره الله د خپل فضل نه چې یو بوله یو پلس کی یادار چې دیداری الہی بو ته نصیب یا غزیادت داده چې دې ته بم بخنو کی او د نورو ګناګانو باره کې به شفاعت منظور کی او کافران چې دې د هغه د پاره د عذاب شدید عذاب سخت ولو بسط الله الرزق دا اوس ولو بسط الله الرزق دا دلیل عقلی دی او دا جواب د سوالم دی سوال دار چې مخکې ویل چې الله دعاګانې قبلې دا د دنیا پرس خلک وې زموږ خو خلې وشلې دي پروجمات کوم سوال کو چې خدای ډیر رزق راکا پښمنی کوم سوال کو پتراو کوم پتاجد کوم او بیا مغه شان خواریو نو چې الله وی زه دعا قبلو من ولې د مؤمنان غریبانان خوار دي عاجزان دي فقیران دي نو دا خو پکار دی چې الله ول دعا قبول کړي وکنه دا سوال شو ها نو دا د الله د خپل قدرت او د خپل علم مناسب چاله تنګي او چاله سکی رزق پراخه کوي لا بغاو فی الارض دغه وجه دا یو معنا دا ده چې بغي بسوا ابن عباس سے وی چې بغیهم طلبهم منزلتن بعد منزله بغي بيداوا چې مړې دل په بیا نشته کنه بیا به دې ویل چې موږ غریبانان ته اوس نه ګوري بعض خلک د سی ماشاءالله چې تا ته خپته ده چې دا مالدار دی بای سړی دې چې ته پته نه بعض خلکو تم پته او هغه یې رجی په سوق غریبی ده نو غریبی ده نو هغه وسغه پښتانه وی نظر ماته کیږي نه اوس دا سی هغه تکي کلامي ګرځیدلی او د نوې چې زمالدار ځکه چې د دې مړې دل نشتا او غریب خو زکه دی چې لکه دی وی چې دا ټوله دنیا دې زماشي او ټوله دنیا خود د کیږي نه د خود غریب ها او چې دا شي نو بیا وي چې دونه د نورم شي نو بیا خو کې دې نشي نو دې به خود ځان ته غریب وي نو دا د انسان مزاج دی چې انسان کلا یو نعمت پس لیونه لیونه ګرځي خو چې هغه ول الله ورکې نو سپس بیا وي سو وخت پس دین لخینو خبري لکه یو سړی کنه سیکل یو مې سیکل نو چې څوک په سیکل زوی خیمه زی دی او کې پاوا روانه خان پاوا ګرځي نو چې الله دله سیکل ورکی او بیا ته دا موټر سیکل مخ کې شینو دی وي مړ دا وسري سړیا دا به دا زورونه بکې او خلی به در باندې بېږي سیکل سي دینه خو سره اسی خی انو بس بیا چې موټر سایکل ول الله پاک ورکی کنه بیا لګ جوړی نو دی مړ دا 17 لا موټر سایکلی موټر سایکل خو 125 چې یو پیر راځي تاو کې کنه چې پاوا روانه بیا دې دا غواړي او زما د مرګورو خپل یو لیدلې ده نو ما ته دا ډېر ښه موټر سایکل لې دې دې ټول نړ تور شوی دی اوس هغه په ځلې ونی دي کنه وای چې په درې لاکه ده که په څلور لاکه ده انو بیا وی چې دا مړه موټر سایکل خدا دې چې پلاني سره ملیدل او چې سم شې دی پوښوي هغه خپل زور نه بیا رس شي تور شي خو سیار سمره خشي کنه خو چې باد بارانی یا دوړي او موټر رواني نه دی وي مړه دا اوس د موټر سایکلو زمانہ خو نه ده دا خو چې سړی سره خیک سلای کنه او شیشه ځان په سخه جوړي او خبان پکې ناشته او پای کې ګرځي دا خو نه چې بیا ول الله غور کې اول دی مړ خو چې گاډې نو چې بیا یو میش نیمه وچلای او دا خسته غونه گاډې ویدنو د خپل گاډو ته چکړه غونه ښکاری چې دا سری دغه گاډې پکار دی چې هغه ول ورش کې الله نو بیا دی وی مړ دا سکار دی سړیات شه دغه چې پاوا سړی روان جیاس پکار دی ها مړې دلشتان دا غ بغي ده بس په یو ځای خو درېدل نشته کنه نور نور زور کوي نور نور زور کوي یو مطلب دا دی چې لبغاو فی الارض دویم مطلب دا لبغاو فی الارض خامخا دی په فساد کړه او زمکه کې انقیاد به ختم شوه د دنیا دا ټول کاروبارونه به پټه په ولاړو یا لکه دا نظام په دې چلیږي چې د چا کار ته ضرورت او د چا پیسې ته ضرورت لکه غریب دی هغه یاره دیاړي کوم اختر را روان دی کنه بچوله به پیزار اخلم او بچوله به جوړي اخلم او دا دی واغه دی په دې روزه کې ماغه غریب دمانه کې یو کار لزی که د ورځې تکې کیږي د شپې لګي ها کار کې څه لګي پیسې ګټي او غبل کس لره کار ضرورت دی یا به تماکو ګوډي یا به وګره او باسي یا به چې دنو مطلب سکی دا پلسترې کوي یا به بل کار کوي او نشي کوله دیوی مزدور له پکاره جدار لوي هغه دله دا پیسې اسې نه ورکي چې دا کار ولنه کوي او دې دله دا کار اسې نه کوي اسې د جماعت کې اعلان کړو چې ایماندار ډېر کمزورې مو ډېر بے وسه ما ما سره دا یو څو کسان لاړ شي مال لغونه کار الته کوي پټي کې زیو سره سو خلکو خپل کار کوه کاکا نه زونه کوي چې سونه کولې شي خیال لري او چې دیړما را لپکار دي کنه نو شل به پاسې یو زېما بل بو یو زېما بل بو یو زېما ټول به ولاړ شي ولی پیسې ورته کدا ټول خلک مالدار وي نو بیا به یو سړی له کار ضرورت بل به وتوي کته کار کې مالم ما سره یو مزدور لګی راشه مالا کارو کا ولی پیسې خو باغ سره ډېری وي کنه نو یو سړی به بل سره ټک کار نه کو نه بچا باندې کو نه بچا فصل کر نه بدل چا دا گاډي جوړول نه بدل چا دا فروټ پیارو جماعتي لره وړل دکاندار سره کارو چې دونه ځانې وجه خیر دلکونه وسره وینو هغه بیغه مخوبونه ولې نه دا دنیا په دې چلیږي چې څوک یې وګه کړي لري څوک یې مالدار کړي لري څوک یې غریب کړي لري څوک یې خان کړي لري او څوک یې کار ته محتاج کړي څوک یې پیسو ته که الله ټول له یو شان ور کړي وي نو بیا به دا نظام نه وي چلیدل دی اوس په دې پوه شو یو بل مطلب چې ارس سو فسوي انسان کې بغاوت راځي د نبی ته ضرورت ختميږي دا خو چې غریب ته ضرورت پیښ شي او څه شی وسره نه نو بس یو درشته کنه لاس اوچتي الله ته وجاړي الله نه وغواړي چې الله زما ضرورت دی او الله تا غزا ته چې ته د خپل مخلوق ضرورتونه پوره کې الله مال د پیسو ضرورت دی پیسې راکا الله کور مې نشته کور راکا الله بچې مې نشته بچې راکا الله بیمارې مې صحت راکا نور یو سړی الله ته د خپل ضرورت د پاره سره لاس په دعا نیولې دي الله وی چې دا هر څه مې دل ور کړې وې نه ته بیا ما تلاسو چت کړې وې بیا به څه غوښتل نو بیا به د کسراته بغاوت راته دا ټوله معناګانې دي ها ولو بسط الله الرزق لعباده که پراخه کړه وی الله رزق د ټولو بندګانو د پاره خامخا دی په فساد کړه زمکه کې لیکن را لیږي الله دې لره په اندازه دا غي چې خوخی د الله الله ته اندازه معلومه ده لکه الله ته یو یو سړی پته د دل لګي ډېر په کار دي کې په کمو مې نو د کافر کیږي ا دې بل لګي په کار دي کې په ډیرو مینو دې کافر کیږي ښا چا د پاره غریبي قریب چې کو پر ته ورسه او چا د پاره مالداری قریب چې کو پر ته ورسه دې د لګو قابل دې د ډیرو ایو کس چاته ویلا ویلکه مونږ باندې دا تقسیم وکړه کنه ناغه چې تقسیم شروع کنو چاته به ویل صادر خور کنو صادر به ویل ډک نو چاته به ته لمنو ني سناغه ته به لم چاته به لپ ونیسا نو یو سړی ورته ویل چې ظالم زویا تا تم ویل چې خدای تقسیم وکا نو تا دا څنګه تقسیم کوی خدای تقسیم مې وکا کنه نو څنګه مې خدای یو کوی خدای پاک ټول یو یو برابر نه دی ورکړي خو چاله لپ ورکړي دا چاله لمنډه کړي دا چاله صادر ډک کړي چاله لګمال ورکړي چاله ډیر و امام خدای تقسیم وک چاله مې لګ ورک او چاله ډیر دا خبره غلطه ده الله ته دا پته ده چې دې د لګ قابل دی دې د ډیر قابل دی او بنده ته دا پته نشتا بنده په دې مامور دی چې دې به یو شان ور کوي د دې وجه نه دا مسله ده میراث کې الله یې مقرر کړی دی د زامنو لپاره ډیره د دنونو لپاره لګه د دوه خويندې په یو ورو حساب دي او که یو سړی د خدای په کار کې ګوتی وای کنه وي دا تقسیم ز په خپل ژوند باندې کومه نو بیا علماو لیکلي دي چې د بزوی او لور لا یو شان حصہ ورکړي دا سی باندې کوي چې د دسه تقسیم شروع کې د ژوند دی او شه د میراث په شکل کې تقسیمي دوه خويندې په یو ورو حساب یو بل دا دوه خويندې یو سواله دا یو ورو دا بل والی او خزه توي ستا په کې دا تمه شو ته به دا تمه والی ولې تمړې میراث خو دې ته وی چې تخلوازه کې مړ شي او تا نه رسته وارثان اخلي نو ته خلا ژوندې دا هبه دا دا میراث نه دی نو چې هبه ده نو هبه به ټول یو شان ورکېږي نه بیا ته په دې ګناګارېږي پوه شو کنه نو د الله تقسیم کې ګوته موا خو ته په دې ماموري چې ته یو شان برابر تقسیم کې الله الله و انه بعباده خبير بصير یقینا د الله په خپل بندګانو خبردار او لیدونکې دی هو هو الذي ينزل الغيث دریم دلیل دا الله دی غزاد چرالی بارانونه من بعد ما قنتو پس د اغینه چې خلق نه امید شو ومن آیاته خلق السماوات والارض سلورم دلیل باز د نخو د قدرت د الله نه پیدایش د اسمانونو د زمکه دی واغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې د زنده سرونه او د الله په جمع کولو د دی باندې کله چې غواړي قدرت والا لري تخویب وما اصابکم من مصیبه اوس دریم باب تر اخره په دې باب کې وما اصابکم من مصیبه هغه چې رس ورسیږي تاسو ته مصیبت فبما کسبت ایدیکم پس دا په سبب دا غیره چې کسب کړی رستا سولا سنو یعنی الله انسان باندې چې کم تکلیف راولي نو دا د انسان د عمل وجم کې دیش ويعفو عن كثير ما پک الله د ډیرو ګناونو نه نه ډایرک په عذاب نه ور کوي تاخير د عذاب کوي وما انتم بمعجزين في الارض نه تاسو بچ کی دن کی د الله د عذاب نظمک کی او نه به تاسو د پاره ما سوا د الله نه سوک دوست او نه سوک امدادي ومن آیاته الجوار في البحر كالاعلام دا بل دلیل بعض د نه خود قدرت د الله نه غتون کی کشتيري سمندر کې کل اعلام پشان د غرونو باندې غټي غټي کشتي وی لکه د غر یا پشان د وریزو یا کل اعلام پشان د اوچتو اوچتو بنگلو باندې یا شاکو غاری الله یسکن الرياح او بدری دا واغانی فیزللن رواکدا نو بدریږي دا کشته ولاړ علی زهره پشاد سمندر کتا سو ګوره کنه سمندر کې هر وخت هوا چلیږي او دا هوا پیدامنه دی لره چې په دې په ذریعہ باندې د کشتو کې هغه د تختې لګولې چې هغه د مخامخ کې نو دیکا ولا ورکی او دا کشته بوزي نو الله وی کو غواړي الله نو وبدري دا واغانې نه بچلېږي نو دا درنې کشته به څنګه چلے هغه وخت خدا ماشينریم نه وی کنه او هغه بچ دینو دا کشته د لډوبي کی هلاک به کی دی لارا په سبب داغه چې د کم ګناونه کړیو او معافی کوي الله د ډیرو ګناونو یعنی پوران په الله عذاب نه ور کوي و یعلم الذین یجادلون او یقینو کی هغه کسان چې هغه و یعلم الذین یجادلون او چې یقینو کی هغه کسان چې جګړه کوي زمون پایاتونو کې ما لهم مما حیث نشتا غیر پارس زید اخلاصی ایم پویشی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزین فمتاع الحیات الدنیا دا اوس تزهید فی الدنیا پس هغه چې در کړی شوی دی تاسو د تر کم شینا نو په دې نازېګه مګوره ک الله د مال در کړی دولت در کړی کشته کې رواني اوا برابر ده نو دانه چې تا کې تکبر راشي او د الله نه بغاوت وکي افس هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته د سشینانو پس هغه د سکه د ژوند دنیا و ما عند الله خیر او هغه چې د الله سره دی ترغیب د اعمال صالحه او تا هغه په اعمال صالحه او ملاویږي کنه هغه چې د الله سره دی نو هغه دی غره او همیشه دا کسانو د پاره چې ایمان راوړې اوس د مؤمنانو نخي اذا از و اذا ما غضبو او کله چې دای غصه شي هم یغفرون نو دای بخنه کوي خلکو ته یعنی بدلت نه نالی توجه کواله کرستو بټکه راضی دا ټکه یاد ساته والذین استجابوا لربهم پنزم دا کسان دي چې قبول والے کړي دي د خپل رب د پاره د الله احکامات مني شپغم و اقام الصلاه او پابندی کې د منځونو وم و امرهم شورا بینهم کار د دې په مشوره باندې په منځ د دې کې اتم و مما رزقناهم ينفقون بعض داغه مال نه چې موږ ورکړې دی ته د الله په لار کې خرج کړي و امرهم شورا بینهم د مستقل نه خد مؤمنانو ذکر کړه بعض خلک د شورا لنځي مړه شورا ته پکې څه ضرورت دی دویم و اغنیاءکم سمحاءکم او تاسو مالداران سخیانی چې هغه سخا کوي مال لګي دوا دریم و امرکم شورا بینکم ستاسو کار په مشوره باندې په خپل مینس کې فظهر الارض خیر لکم من بطنها نو د زمکه دا ظاهری طرف غوړه د ستاسو د پاره د لاندې طرف نه ان ژوند کې بیا ستاسو پیدا ده داس ژوند بیا خده او کله چې ستاسو مالداران شومانی او ستاسو بادشاهان و مناکار خلکی مالداران بخیلانی او کارونم زنانو تاوالی نو بیا د دې جون مرګ خره وای شو کنه بیا مرخی وای مشوره نه کوي یو قوم مگر هغه تل عارف دی کیږي د صحیح کار په مشوره کې دا پیدا ده چې ستاره به یو شانې د بل به بل شانې د بل به بل شانې کې دې شي چې کمزور کس هغه د سیورای پیش کی چې د ټولو نه بهتري او پاغه عملو کې نو ډېر نقصان نه بچي مشوره خشه ده ها ارس کې مشوره کوا نبی علی سلام ته ګور الله پیغمبري ور کړي واغې له ضرورت ویل خو وਹੀ راتلا خو بیا مرته وی وشاورهم فی الامر اے نبی د صحابه سره په کار کې مشوره کوا نو کته استاد نو خپل شاګردانو سره مشوره کوا ولې ته د نبی نو چت خونه کنه هغه به مشوره د صحابه سره کوله نو مشوره کې دوه پیدې یو خدا دې چې طالب یو سړی راي در کې پاغه به عملو کې بلکې ستاره خوم ده عمرګرو سره مشوره وکې نو خوشاله شي او بیا سبا د ترکاوټ نه چي او که په خپل سمي او کار شروع کې او سبا پکې پساو شي خپل کار کومانه هره تاسو نه خیال دې کنه خپل سمې دې کوو ست پوه شو کار دې پوه شو نو په خپل سمي باندې په خپل کور کې بم کار نه کوي کور کې خزه خاوندې مشوره کوي پلار او بچی دی مشوره کوي بچي یو کارو کې پلان ته پوزو نه کوي پلار سونه خپوي ما دې غږم نه کړي په خپل سمي کوي او چې کارو کې کتاوانم پکې وکي خو چې پلار سره مشوره کړی وي بچي د ازمکه بوله خرڅ کو د پلانې بوله خرڅ ته پرېدا الله بخیر بیا وسره پارس کې سي مرګري نو چې بیا کم کار باندې د مشوره وکړه نو تب بیا په څنګه چې مشوره کې جمع نه پای کار کې بیا تاسو سره مرګري ولاړی او راجمه به د سره پیدا یو که نقصان اخو چې مشوره دې نه کړی نو څنګه چې ځان له شروع کړو بیا به ځان له سر تر راسه خپل سمې به بیا کې مشوره کې ډیر خیری ښا و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون او زمنګ د اشاعت توحید و سنت د مرګرو دا لوی کارنامه ده چې هر میاش کې د دې مشورې او پاغي کې صرف دینی خبرو باندې مشورې که درسي که بیاني که اجتماعي که پروګرامي په مشورې سره کار وشي کم عالم راولو څنګه پروګرام کو څنګه چلو کو نو پای سره چې کار وشي نو الله په ډیر خیر واچي نوې سم مسله راځي د هغه باره کې مشوره وشي نو چې کم مرګري اشاعت سره مینه نو هغه دې ضرور شورا لزان رسي دا د نوې چې مرګري د یمه لکه د چرګ خو چرګ د یمه خو لاله به مینه ګوري کله لاس راچې نو دونه چغې بوامه چې ټول ملک په بزان خبرونه نه چرګ می خو چې دلالول وخت راځي نو غاړه بګ دی پوښوي مرګره می خو چې څه ضرورت نو هغه لبزان را رسي دانه چې بس نن دې مرګره مو سبا دې بیا خپل کار دی بسل تکې نه امیر بس خپل امارت ځان لشمار زره سره پکې نه امیر دې ته وی چې مامورین ور سره مشر دی ته وی چې کشران ورسره چې کشران سره نه نو بیا د شي مشري او د شي امیر نو مشوره دا د دین کار دی بلقیس یو مشرک کافر خزه و انور ته سجدي لګولې چې د سليمان عليه السلام خط ور تراغه نو خپل خلک ټول راجم کړل وای ما كنت قاطعتا امرا حتا تشهدون زه د یو کار فیصله نه کوم تر څو پورې چې تاسو ما سره نه یې حاضر ټول راجم شي چې څوک وخه نو کار هغه او کچره بلقیس واخو قوم سره ټول شو ملګری شو او ټول سره رالل کدی په خپل سمې کړي ونه یو کس هم سره نه ملګری شو او ملک بسون اوران شوی وي مشوره کې ډیر خیری و امرهم شورا بینهم کار د دې مشورې په منځ د دې کې و مما رزقناهم ينفقون او باز داغه مال نه چې مونږ ورکړې دې دې تا خرج کړي د الله په لار کې بل والذین اذا اصابهم البغي هغه کسان چې کله ورسیږي ته ظلم هم ينتصرون نو هغه چې نو بیا بدلی اخلي اوس دلته ګور الکا مخکی ویل چې و اذا ما غضبو هم یغفرون د مؤمنانو نه خداوا چې غوسه ول ورشي او سړی د په حق کې کمیو کی نو دیوته مړه ما د الله لپاره معاف دی معاف دای نه خوا اوس وای چې څوک سره ظلم وکینو الی پریدي چې خپل بدل تی والی دلته خو معافی رانه لا هم ین تصویرون دا خو تعارض راغی نو جواب هغه آیت کې په مخکنی آیت کې بیانو د عظمت او په دې آیت کې بیان دی د رخصت یعنی بهتره خدا دا ګوره بهتره خدا دا چې تا سره یو سړی بدو کی ته د الله لپاره معاف داغه بهترینه خبره ده خو جایز داری رخصت دیته وي کستاړه صبر نه کین خپل بدل وال نه غستې شي اوس په دې پوه شو لکه د دې مثال زه تاسو ته وایم چې لکه پوه شئ یو سړی تا باندې تور او چت کړه او تا ته وې د کوپر کلمه وایا یعنی سر د نه کټ کوم نه بهتره دار چې ته کلمه د ایمان وې او کوي وجل نه شوي شهید شوي او جایز دادی چې ته په دغه حالت کې کلمه د کفر وې او داغه د مرګ نه ځان بچ کی او د پیمان مضبوطی چرا دی خواشي بیا به مؤمنه دا د جواز درجه شو یاد شو دغه شان دلته بهتره دا چې سړی سکے ماپ کې او جایز داری چې څو کې بدل تخ نه ګنا پکې نشتا یو دویم دا دا د دینم خ جواب چې دا ازي چې دا تکلیف دوه قسمه دي یو تکلیف فل بدن دی فل مال دی دویم تکلیف چې دینو فی دین دی د دوانو کې فرق دی چې کله یو کاپی او سپیدینا یا یو ارسو ستا بدن ته تکلیف ورساو ستا مال ته تکلیف ورساو نو الته بهتره خبردار چې هغه ته سوکا ما پیو کمړه بس پر دواغ پوي شوی بنه یره زما ماف کړي او چې کله ستا دین ته نقصان رسي نو بیا ماف کول ګناه ده بیا به علم ماف کې چې د دینه غ بدل پیواله اوس په شپه دی باندې دا دویم جواب دریم خلق دو قسم دی یو قسم هغه سړی دی چې غلطی ته شوی دا تا سره زیاته کړی دی اوس جرګی را لیږي مینتونه کوي تاوان منی جرم منی ارس منی خو د خدای لپاره ما معاف کزه پوي شوی نیما نو دلته کې کمال دار چې دا انسان څخه معاب ته چې د خپل بدو ته بد وای په خپل بدو ستومانه دی ما پی غواړي هر قسم جایز شرطونه مني نو د معاب کا دلته کمال دار چې ما پی وکي او چې یو سړی وای بدیم در سره کړی دي او خمی کړی دي او لاس د خلاص چې څه کولې شي نو هغه وکا اته زید الله د پاره ماف کوم نو بیا ته دلای اوس دله د خپل وال غواړي دینې غول غواړي ولی چې هغه په خپل بدو باندې کلک دی او خمی کړي دی او کتا کې زوري نه څه کولای شي هغه وکړي او ته یې زما په کومه نو ته پوه شې چې ته بیا کمزورې ته د الله لپاره نه ماپ کې ته دې یری نه ماپ د الله لپاره ماپی خدا و چې تا هغه ماپی غوښته او تا ماپ کړو هغه نه غواړم د نه ماپی او ته یې زره ماپ کومه زره تسنوي نو بیا د دنه بدل اغستل کمال دی چې نن ویره نو سبب بیا تا ته نیغ نیغ نه کیږي پوه شو په دې باندې حالات بیل بیل شو هغه کسان چې کله ورسیږي هغه ته ظلم نو دوی د هغه بدلا اخلي جزاء سیئه سیئه مثلها سزا د بدی بدی د پشان داغي مخکې بنځه غوړي خدای هغه پشان بس ولا فمن عفا واصلح پس چا چې ما پیو کړ او خپل عمل برابر ک چې کله سړې په ګناس تو مانې نو اجر د په الله دې یقینا الله پاک مين نه کوي ظالمانو سره ولا من انتصر بعد ظلمه خامخا چا چې بدلا واغستا پس د ظلم دا غنا د باغینا په دغه کسان نشته پاغي باندې سملامتیا انما السبيل يقينا ملامتيا على الذين پای کسانو دا معنی ته ګوره یظلمون الناس چې اول ظلم شروع کوي په خلکو باندې ټیک شول یبتدئون الناس بالظلم قرطبي وای ابتدا د ظلم په خلق باندې چې چا کړي ټوله ملامتیا و پاغي او زیاته کوي پزمکه کې ناجایز دغه کسان د دې پاره د عذاب دردناک ولمن صبر خامخا چا چې صبر کو وغه پر او بخنه وکړه یقینا د دې د پخو کارونو نه مضبوط کارونه دي او دا مطلوبات شرعیه دي او چاله چې گمراه کې الله تخویف او خروي پس نه به د هغه د پارا من ولین سوک دوست من بعده پس ته گمراه کول د دی الله نه ویني بت ظالمانو لرار کله چې ویني عذاب یقولون وای به هل الی مرد من سبیل ایشته دی واپس کېدو ته سلارا جواب چې نشته لار د واپس کېدو چې مړه مړه ګوري او نیغ نشي کته وقال الذين امنوا ويغ کسان چې ایمان راوړل دي ان الخاسرین الذين یقینا توانیان هغه کسان دي چې توان کې چولې د خپل ځانونه او خپل اهل یوم القیامه دا توان به ښکار شي پر از د قیامت خبردار یقینا ظالمان دي په عذاب همیشه کې وما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله نفذ شفاعت قهری او رد شرک فی الولایت نبی نشته د د پاره سوک مددګاران چې امدادو کې امداد کړه وې د دې ما سوا د الله نه او چاله رچ گمراه کې الله پس نبی هغه د پاره من سبیل انسلار د هدایت یا لار د کامیابی د جنت دتلو استجیبوا لربکم قبولواله او کې در خپل د پاره مخکې داغې نه چراب شي او تم تاسو ته مخکې داغې نه چراب شي او مندا سرز لا مرد له من الله چې نه به واپسی د هغه د پاره د الله د عذاب نه یا د الله د طرف نه مالکم من ملجئ یوم اذن نه به تاسو د پاره سزا د پناه او د بچاو په دغه وخت کې په دغه راز و مالکم من نکیر او نه به تاسو د پاره س انکار پیدا من یعنی د خپل ګنا نه کې انکار کینو پیدا به نظر کې یا من نکیر سے انکار د ګناونو تاسو فإن ان انکار ته نشي کولای ځکه شاهدان به پیش کیږي فإن اعرضوا پس کده اعراض او زجر اعراض کوونکو ته نو بس جزاء محذوفه د فلا حرج یا ولا باس علیکا اس گنا پتا نشتا ولی فما ارسلنا کالیہم حفیظا پس نه دی لګلې مونږ تعالی را پدای باندې ساتون کې ان علیک الا البلاغ نشتره پتا مگر رسول دی و ان اذا ازقنا زجر مونږ کله چې وسه کول انسان انسان تا منا زمون طرف نه رحمتن مهربانی فرح بها لوی کې دی پاره و ان تصبهم سیئاتن او کور سیګری ته تکلیف بما قدمت ایدیهم په سبب داغه چې مخکې کوم ګناونه کړی دي د دای لاسونو نو بیا د اعراض کوي فإن الانسان کفور یقینا انسان چې ده نو هغه څه شه ده ډیر ناشکر ده لله ملک السماوات دلیل عقلی خاص الله د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه ده یخلقو ما یشاء پیدا کوي الله پاک څه چې غواړي پخپل خواخخا یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا بخی چاله چې غواړي یهب وسا شیخ صاحب رحمت الله علیه بویل به پیسو ورکی چاله چې غواړي ها هبه ستوي چاله چې اسه ورکی کنه بخی چاله چې واړي اناسن جنکه و يهب لمن يشاء الذکورا او بخی چاله چې واړي الکان چاله صرف نون ور کې لکه دلوت علی السلام دو نون ویو زوی یوم نو چاله صرف زامن ور کې لکه د ابراهیم علی السلام زامن او نون نوي او یزوجهم ذکران و اناسا یا جوړه جوړه ور کې دی لره الله الکان او جنکه ګډوډ یا خدا معنا دا چې دو دو ولا ورکه یو الک او یو جنې تو امین تو امین پیدا کړي او یادا دا معنا چې اول الک ورکه یا جنې نو بیا الک بیا الک بیا جنې داسي یو پیر الک او یو پیر جنې نو ګډ وډ بچوي او الله اوله شروع د چانه وکړه ان سننا اپ خوا به دی بډایګان ولا ټوټکیم کولې کنه ناوې چې بکل رااله نو اول به ول پغې کلک ورکا نو تا خو لغې کلک ور کړې خو رب وی هبل میشاء اناسا الله سسخوا خینو هغه کوي کنه اول جنین شروع وکړه دوی مدارا ان سنه زکه مقدم کا چې د وجد محافظت نه علی الفواصل چې د آیاتونو د اخیرنی ټیک دی برابر شي او دغه وجد واصله ابن الاسقا رحمت الله علیه نه نقل دی ولی قران اول د لور نه شروع کړي دا او عقل هم دا تقاضا کوي چې د مور لاس په زوی باندې دومره نازادېږي سمره چې په لور آزادېږي او تا تما ویلو کنه کم یو بداسې زوی چې پښمنی مور سره تیارې کوي ان غری تناز د کله چې پخې او کله ډوړې پخې او تاسو شته داسې زوی دی به ګوري نشته دی او نونا ټولې مور سره لګي کني لګي اکثر په مور د مې مور ناشته یو هغه ما بس تکې نه مور زبې په خو او هغه زر زر تیارای لوخي ولوینځي ما شومان ور لالو به زوی غزان له یو پلار پیدا شي د به ورور کله به دا جوړا ته نا غوندم او دا غوندم او دا دې سری کړي دا او دا دې نه دې سری کړي او دا دا دې او دا غدي او دا خرمه او دا نه خرمه لور خو بګیرو راځي نو بختور خزاغي چې اولی لورو شي چې تل کارو سره چې زوی وشو خو بس هغه ځان له یو بل پلار پیدا شو دله به بیل خدمت کې او خاون له به بیل کې دا خو د مور کار نه ها پلار سره کله پټی مټی لار شي هم خسړې نو لار بشي کې نه پلار ته وي تزاو زغونه سمد ته چې پیغمبرې نو تا سره الله پاک خبرې ولې نه کوي جواب الله د نبی سره د یو بنده سره داسې خبرې نه کوي ډایرکټ وਹੀ وترالی او یا دا دې چې دا رب ته ما سبق سره دا دې چې مخکې د یو نعمت تقسیم بیان وشو چې هغه څه شه ده نعمت ظاهری ده چاله الله زامن ورکي چاله نونه ورکي اوس د بل نعمت بیان کوي چې هغه نعمت باطنی ده څنګه چې هغه د الله اختیار کو چاله ورکي چاله نه ورکي چاله لکان چاله جنہ کوي نو داوم د الله اختیار ده چاله پیغمبري ورکي چاله نه ورکي صحیح شو کته چې زول نه پیغمبر کېږم دا زما خو خو نه راو نستا خو خره دا درپ رب چې څوک خوخیا به پیغمبر کوي وما کان لبشر ان یکلمه الله ندی نشته اختیار دی او بنده د پاره یا ندی مناسب بنده د پاره چې خبرې وکړي د سره الله تعالی الا وحیا مگر په طریقې د الهام سره سیدا لکه څنګه چې د موسی علی السلام مور ته الهام کړو او اوحینا الی ام موسی صحیح شو وحی نظر ته مراد الهام دی او من وراء حجاب یا خبره کوي د پردې نه اخوا لکه چې موسی علی السلام سره الله د پردې نه اخوا خبرې کړې وي ډایرک او یرسل رسولان فیوحی الیه باذنه ما یشاء یا راولیږي الله فرشتہ نو وحیو کې دی نبی ته په حکم د الله سچ خوخی د الله وحی و تراولیږي انه علی حکیم یقینا د الله او چتو حکمت والا دی وکذالک اوحینا الیک ترغیب قران ته څنګه چې مخکنو پیغمبرانو ته وحی کړی دا دغه شرم ساته وحی کړی د روح زمونږ د طرف نه وکذالک اوحینا الیک دا رنګ وحی را لګړي د منګه تا تا روح من امرنا د روح ان د قران د منګ د حکم نه قران ته روح وی روح باندې د انسان بدن الله ژوندې کوي او د بل شهر شي چې د روح نو بدن په روح باندې ژوندې دی نو دک شانه د خلکو په زړونو کې الله چې ژوند په دین راولي هغه په قران راولي او شو کنه دین راځي د قران په وجبانه زړونه د انسانانو په دې ژوند کېږي دارانګي وਹੀ شروع کړي د منګه تا تا وਹੀ کړي د منګ تا تا د روح د حکم زمنګنا نوې ته چې په دې د دینه مخ کې مل کتاب ول ایمان چې صد کتاب یعنی داغي بیان بسنګ کوما او نه پوی دی په تفصیل د ایمان باندې نبی مؤمن وی خو د ایمان چې کم تفصیل وکنا هغه ورته نو معلوم ځکه چې هغه بغیر د وحی نه معلومیږي ایله وحی پکار دا اعمال ورته نو معلوم منز حج روزه زکات بغیر د وحی نه ټیک شو کنه ولکن جعلناه نورا لیکن ګرځول دې موږ دې قران عظیم لره رڼا نهدی به من نشاء من عبادنا هدایت کو موږ په دې باندې چاله چو غواړو د بندګانو زمنګانا وانك لتهدي الى صراط مستقيم او یقینا تلار خلق ته په طرف دلار نه برابرې د ټولو کتابونو فیصله راځي چې د الله په کتاب وکړو درې می اعتراض عام مليان ستانه خلاف داغي جواب دا په ضد باندې ولاړ دي سوال لسم آیات کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورۃ الزخرف مکی سورۃ ده په نزول کې ده درش پیتم پس د سورۃ شورا نه نازل ترتیب د سوراتونو کې درې سال وختم تم پس د سورې شورا نه ربط د ما سبقه سره ده په مخ کې سوراتونو کې و شبهه ذکر شوه په مخکنو دواړو صورتونو کې و شبهه بیان شي اوس د دې زینا اتمه شبهه اغا ذکر کړي یا مخ کی صورت کې زجر او مشرکین او تا په دې کې زجر دې داغي د شرک هغه اقسام ذکر کړي یا مخکې ویلو حجتهم دا حزوا دا غي دلیل باطل دی او بیکار دی نو دلته هغه دلیل ذکر کوي رستو شلم او دو اجتماعات کې برازي یا مخکې صورت کې په آخر کې ترغیب قرآن ته دلته اول کې ترغیب دی قرآن ته نو داغه جواب الله پاک کوي پرستو 86 شپږتیا نمبر آیات کې چې عادیانو ځان له خدایان جوړ کړو نو چې کله دې را مدد کیږي نو هغه چې را مدد کول د عذاب نه بخلاص کړو کنه الله وی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه ته دې اختیارمن یو د دې لاس الله تش نه پریری الله وی هغه خلک چې دې را مدد کوي ما سوا د الله نه د اس قسم شفاعت اختیار نه لري زورنا د مورزینو د قران ته تخویف دنیوی دی بیا دلایل عقلیه او زجر ورکی مشرکین ته بالملائکه اورت کې داغه په دلیل واقعا ذکر کې د ابراهیم علی السلام په طریقې د دلیل نقلی پرد د دلیل د مشرکانو زورنا د مورزینو د قران ته او تزهید په دنیا نو هغه برستو د صورت اخر کې راځي دارانګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه پدې باندې الله وی کدا یرا نه وي دا خبره نه وي چې تور خلک به کاپیران شي ما به د کاپیرانو کورونا او دارانګي دروازې او پوړې د سرو د سپینو هغه له جوړې کړې وي دومره مال به مې ور کړو وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم او یقینا د په لوح محفوظ کې زمنګ سره په اصل کتاب کې یعنی په لوح محفوظ کې زمنګ سره خامخا اوچت دی او د حکمت نه ډک دی افنضرب عنکم الذکر ایا وا بړو مون تاسو نه وਹੀ قران سبحان پاړاولو سرا ان کنتم قوم مسرفین د دې وجنه چې تاسو یې قوم مشرکان اغا الله وې مونږ تبا کړی دي و مزا مثل الاولین او تیر شوی دي نمونه د عذابونو د پخوانو یا خبرونه د پخوانو ولا ان سالتم من خلق السماوات دلیل عقلی اعترافی ک تاسو کې دینا چا پیدا کړی دي اسمانونه او زمکاله یقولون خامخا دی وی خلقهن العزیز العلیم خا ټینګ ولاړ پځه یا کل محل لسوی مظهری وای دا سلک زنګو چې ماشوم د پاره دا پارش وجعل لكم فیها سبلا پیدا کړی دی تاسو د پاره د زمکه کې لارې لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو مقصد ته ورسیږئ چې کم ځای لځي چې تلار شي او پاسان لار شي چې لار نه نو څومره په تکلیف برسیږي دیر پارا چې تاسو ورسېږئ خپل مقصد ته یا دیر پارا چې تاسو هدایت مومې په دلار روانه نو تش بنگلو خزو تم ګورا او ګناونو کارونه مګور دا وګور چې الله ستاسو شکر دې چې دا دومره لارې دې راکړې دي نو هدایت به تر حاصل شي پدې والذی نزل من السماء ماء بل دلیل الله د غزا چرالیږي د برنا باران به قدرن په اندازا چې څومره انداز ضرورتي فان شرنا به بلدتم میتا پس تازه کو منګه پای باندې دا کله اوچ کذالک تخرجون څنګه چې پسونه راو باسو الله وې د زمکه نه دا کشان به تاسو نه قبرون نه راځته شي و زمیدار چې زمیداری کې او پویږي چې پس بارانو شو فصل به ترقی وکي نو دام په ذهن کې راوالا چې زم مړ شم نو ما به الله بیا را پیدا کړي لکه دانی چې زمکه نه الله بیا را زرغونی نو تب بیا غیله لپاره تیارې هم کې کنه تشدا خو نه چې دا یاده کسرت والذي خلق الازواج كلها بل دلیل الله د غزاد چې پیدا کړی دی الازواج جوړی كلها ټوله جوړی یعنی په عرش کې الله جوړه پیدا کړی ما تا ته ویلو په ونو کې جوړی دی نری او ماده دارنګ په موسم موسمونو کې جوړا چې یو ته ویل کېږي سیف بل ته ویل کېږي شتا اوړه او جمع په شپه او ورځ کې جوړه ده شپه او ورځ اسمانونه او زمکه جوړه دي نور سپوږمۍ جوړه دي جنت جهنم داسې کنه عرش کې جوړه شتا یا په حیواناتو کې الله نر او ماده پیدا کړی دي پیدا کړی دي جوړې ټوله او پیدا کړی پیدا کړی دي تاسو د پاره د کشتونه په سمندر کې ول انعام او د زناورو نه پوهچا کې ما تر کبونه چې تاسو پاغي سورلی کوي لتستو علی ظهوره دیر پاره چې برابر شي تاسو په شاګانو داغه ما ذکر نه باندې ثم تذکروا بیاات کې نعمت در اب تاسو سخ فیزست وې تم کله چې برابر شوي تاسو علیه پدې سارو باندې پدې کشته یا پسارو نو دا دعا بوای و په کشته کې روانه یا په وچ پر روانه په سورلې باندې یو طرف ته روانه نو مستی په ځان کې مرا والا غرور مرا والا چې ځان دې مسکړې او ما سره خو گاډې او زدا سه ما زدا سه ما سوچ دا سه او کا چې څنګه وس روانه مې یو طرف ته زما خپل کار او ضرورت پسې دغه شان به ورځ د قبر نه پاسې ګم میدان محشر تبا د رب په دربار کې ور روانه ما نو غرور مرا والا په ځان کې چې تا په گاډي کې ځان تاغه مست غانې لګولې دي چې چې الامان والحفیظ کنا چې هغه هغه اوریدلم ګنای او بیا د سروخره کنه اکسیډنټ وشي نو هغه سټیپ هم نه بنديږي یو کس ویلا وای منګه نه مخ کې گاډي روانه هغه اکسیډنټ شو سړې په ګنخته دی او سنکدنې شروع دی سلګي وای موږ ورمنډې کړې سړېم د گاډي نه راځته هغه خدا سوران لګیدل او چې هغه بیا په زورم نه راکولاوي موږ سره نختی په دې کې جدینو په گاډي کې ټیپ چالو چالو دی او پای کې وته دلته قدم کېدا و دلته قدم کېدا و سندري جنا دلته قدم کېدا دلته قدم کېدا او بدل تدې ځن قدم دی په دې کې دا غساوت قدم یې کې نه غلو ساتي لاړه ها د غال دی بیا نو تا ځان ته ټیوی غانې چالو کړی دي او اکثر اکسیډنټ د دې نه کیږي چې د لارې ته کم ګوري او ټیوی ته ډیر ګوري نو بس غرب چې په زور غلې ها نو ته چې دغل تکې نه است نو د الله حمد او ثنا وایا او دا پړه کې راولا چې زبد الله په دربار کې سکیږم زبا الله ته واپس کېږم دا سوچ کوا او دا الله ذکر او اسکار له زور ورکا حمد او ثنا له زور ورکا د دې وجه نه سنت طریقه دا ده چې کله تراله خپل گاډي ته خېجه یا سورلې ته خېجه سروي دی اې ته خېجه نو چې کله ته د هغه په غیر کاپ کې خپکې دی کنه نو تبو بسم الله قاری صاحب چالو شي کنه لکه فری دا واغه هغه خو گاډه ری ته دا دعا وایا ته به دا دعا یادې او دا بوای دا معمول وګرځوخه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وای بدا دعا چې پاکی د الله غزاد لرا چې تابع کړی ری زمنګ د پاره دا نیو منګ دې لرا په خپل قابو کې راوستون کې و انا الی ربنا لمنقلبون دا خلک رسیم زر کنه کا خپل زیتم زر رسې خو ګورتم زر رسې ګوره هغه په خوا به ویل په دې بازو گاډو لیکلی کنه د پلان کوچي په خوښ خو پلان کوچو نم چکړه 45 جوړی دي پلار اډوزینا ولکه دا به مخکې مشهور وي چې 30 دي کنه نو په دې به لیکلی چې یا به په کور کم او یا به په ګور کم پوښوي نو دا به یو طرف ته بوزینو نو بس کور ته روانه خو د ګور سوچ مر سره کوا که چته ایله بلا خو دې خو شنو بیا بری په ګور کوي نو ځان مخ کې دعاګان یو وایا او مخ کې د الله حمد او ثنا او ذکر فکر کوا ښا وجالو له من عباده جزءا دا اوس زجر به شرک چې دا الله د حمد او ثنا په ځای ګور الله سره شریک جوړي تاسو بدبخت دي وجالو له غرزولی دي خلق الله لره د بندګانو د الله نه جزءا جزءا ان معاونا امدادیان یا نائبان اسی ان الانسان یقینا انسان لکفور مبین خامخا ناشکر د اخکارا امیت تخذ مما یخلق بنات رد په مشرکین بالملائکه چې دوی وی ګوره پرشته د الله نونه دي او داغي صفاتونه کوي واغې تر مدد شوی الله یې پرې خیره پاغي باندې چې بیانې د رحمان بادشاہ د پاره په صفت کې ظل وجهه مسودا وهو کظیم نو شي مخ د هغه تکتور او دی ډک د غم نه چې وتوي چې لور دې شوی د یا الله زما دې توبه دا سه تکتور شي کنه لکه چې توري سپلې څنګه توري شي د غصې نه او د خفقان نه ولی وې دا میزان دا څه چلو شما خو له لګ به وشي چې نه وشوا الله وینو ځان له خوري دون بد کیږي او الله له ثابته تا تا خو ډیره مینه ده د الله سره او من ينشأ فی الحلیا وهو فی الخصام غیر مبین آی هغه څوک چې داغه پالنه کیږي پرورش کیږي پسکه پالنه کې د شي پک زیوراتو کې او هغه فی الخصام په جګړه کې غیر مبین نه ښکارا کون کې خپل خبره لاره خپل خبره واضحه نشي کوله ته الله له داسې خلق چې دینو هغه ثابته دو طریقو سره پیرا دوکو یو دا چې ځان له خود زامن خوخ دی او الله لنونه ثابته دا تاسو نه بین صافی کې دویم دا چې کمزور مخلوق هغه ته الله له ثابته چې زنانا آی کې کمې ده نو هغه کمې ده هغه په زیورات او غزان له پورا کوي تفسیر خازن لیکلی دی دلته وای په د باز عربو دا غلور وشو یو سړی نو چلوري وشو نامم کا مقلونو نو هغه لال کور نه خپشو بوکر تاله وک وای دا بار پر د دې لور کیږي کور نه ځان خپک لکه داغه دا خیالو چې دی جوړ د قصد ته لور راوړي نو نو کور نه لاړ کور ته بنه راته او اخو یو ځای او الته په پاتې کېده نو خزه وای خپلان کی خان نخکاری د وړو پلار نو اخچا وته چې خپه ده او د خفغان د وجه نه کور ته ناراضي خزه ډیر او خيار وا اغيوي مالی ابي حمزه تعالی اتینا یرا ابو حمزه ولی خپره کونی ابو حمزه وا چې هغه کور ته ناراضي او هغه کور کی چې موږ سره نږدې پردي کور کې پاتې کیږي او خپل کور ته ناراضي په دې باندې غوسه ده چې موږ ځامن ولې نه راوړو نو زمون خوخه خونه ده چې موږ دې ځامن راوړو نو نه دې نه راوړو دا خو د رب خوخه ده منګ خو هغه راو اخلو چې کم منګ لرا کولې شي او دا زمونږ د رب حکمت دی چې هغه د لوی طاقت خاوند دی په من کې چې هغه لک راکې لک راکې چې جنې راکې جنې راکې صحیح شو نو دا پریشان کیږي بنه دا د پر نه تقسیم دی خځه دی کې څه ګناه او د سړی په دی کې څه ګناه چې الله سو ورکه یا غوي کنه هر سو کوئی چې زما دي زوی او خدي خېستي او خدي روغ رمټي نو د نیمګړې اندامونو والا ولې پیدا کیږي دا بدرنګ ولې پیدا کیږي دا جنې پکې ولې پیدا نو دا خود د خوخه نه دا خود را خوخه ده ها بل دا او من ينشأ في الحليا اي هغه څوک چې دا ازمن پښتنو کې دا مرز دی د جاهلیت هغه رسمونه په نیم په نیم خو پښتنو کې شته د کې بیخي کور نه پری دي کنه خو مبارکیم نه اخلي او سو کلم مبارکې لم نو ورځي چې د پلانې لور شوی د چمبارکی ورته وایو یو کیلو مټی هم کوته نه راوړي او په زوی باندې دومره پیسې لګی چې زوی وشي چې توبه په شپش په باندې بډزې شروع کې او غوبل به شروع شي څه چلو شو پلانې زوی وشي ظاهری حسن ځان له پدې برابرې او باطن کې کمې دي چې لګ دباو پراغه غصه پراله نو بیا خپل خبره هم نشي کولای نو هغه دواړو ته قران اشاره وکړه او مې ينشأ فی الحلیا هغه یو کس ته چې دینو بار بار با خزویل مال سونا وکا سر را لوکا سپین را لوکا وای دا کاری خو خلک هغه لراوړي چې بدرنګي نه په دې خسته ښکار شي دې خوشاله ولا کنه تا په شان خسته چی هغه له کالو ضرورت نه هغه سم خسته پوښوي نو دا کاری سره پاره دی دا د خپل کمی پورا کولو د پاره دی نوې جوړه خپل جوړه د کمی پوره کولو د پاره او د میک اپ پاوډر هم د دې د پاره د دې وجه نه خزو له د دې ډیر ضرورت دی اوس بعضی سړیم د خزو خوې په ګراغلې هغه ځان له میک اپ اغستې او بس هر وخت به په مخ باندې راکاږي تا خیال لکه دا خو د خزو کارو نو ته خو الکه نو دې بکله سرخی په شوندو راکاږي کله به میک اپ په مخ راکاږي انو چې کله میک اپ کړي نو تبه دون خپل الګ دی او چې کله میک اپ نه کړي نو ير بیا تیر شوی نو بیا به توې چې دا څنګه چالو شي دا دون خراب شوی دی خراب شوی دی میک اپ تیر شوی کنه نو دې شیزونه باندې ځان ماړه وای او بعضی خدای ری ماپیو کی بعضی وخت کې دا خطیبان متیبانو متدا ګوت په ځان راکاږي وښوي کنه بعضی ملام دسی چې بسرورا مخ باندې به کریم پاوډر راکاږي چې خيسته ښکارم دا حسن چې الله نه درکړي په کریم نه خيسته کې کله نه کله بدنګریږي نه پته بری بیا لګیا بری دا د ضرورت ناراضي بیا بری پته لګي ها او دا نور دا دمان ممان خټول دا به کو پونه راکاږي دا خو د خزو کارو او ما ينشأ فی الحلیا سړی خو خړ پړ پان کوي مړه سړی چې دا ډیر د سزان دغه را دغه کې دم خزولې لګي دکې د خزو رګ راغلی او مې ينشأ فی الحلیا یا غسوک چې هغه پالنه کې دې شي په زیوراتو کې او هو فی الخصام غیر مبین او دې په جګړه کې نیخ کار کون کې خپل خبره لرا هغه تعالی نو ثابته او بل واو د دې چې ویل دا د الله نونه دي نو دې سره دلیل سره چې پرشتي جنا کوي پرشته خود سه مخلوق ته چې نو ته سړی ویل شي نو ته خزه ویل شي ځکه هغه د دې صفت نه الله پاک پیدا کړی دی هي کې د سره دا صفت نشته خوراک نه کوي اسکاک نه کوي وادونه نه کوي بچي نه کوي نو څنګه به مذکر او مؤنث کې ته ته پیژنې الله وی وجعل الملائکۃ الذین معنی تا ګورا غنی دی فرشته آغا هم عباد الرحمن اناسا چې هغه محرم بندگان د مهربان بادشاہ دی جنا کوي اشهدو خلقهم ايدې حاضر شوی دی دای پیدایش تا دی ته پته ده ستكتب شهادتهم ويسالون زر دې چې وبلی کله شي د دی گواہی او دینه به تپوس کولې شي قیامت کې وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم داوس رد د هغه پاغه باطل دلیل باندې وغیله زجر دی وقالو ویل بدی لو شاء الرحمن کو خو خوید مهربان بادشاہ زمنګ د شرک نکول ما عبدناهم موږ بد د باطل خدایانو عبادت نه وکړي خو دا د الله خوخ دې موږ له توفیق ذکر کړي الله وی ما لهم بذالک من علم نشته دلر په دی باندې س علم ان هم الا يخرسون ندی دی مگر اٹکل کون کړي یا دروغ وین کړي ام اتینا هم کتابا ای ورکړه دې مونږ دې ته کتاب دا په بل راته چې دای سره دلیل نقلیم نشتا آیا ورکړې د منګ دیته کتاب مخکې د قران نه من قبله مخکې د قران نه په جواز د شرک باندې فهم به مستمسکون چې دای پاغي دلیل نیون کیوي بل قالو دا بل رات بلکې وای دی او دام زجر دی ان وجدنا اباءنا علی امه یقینا موږ مندلې دي اباءنا خپل مشران علی امه اے په یو طریقه یا په یو دین و انا علی آثارهم مهتدون او موږ د هغه په لارو چارو پس روان یو موږ نه پریدو الله وی وکذالک ما ارسلنا دې کې تسلی د نبی علی السلام ته چې دای ګوره په خپل خواهش پس او پلارانو پس روان دي د پیغمبرانو خبره نه مني نو دا ولی دا سنوي خبره نه دا په خوانه دار روانه ده پلار نه کدنوي منګه نه پریدو زړی قصې منګه نه پریدو نوې منګه وای نه منو الله وې دارنګ نه دی لګلې منګه ستانه مخ کې په یو کلی کې یو يرون کې مگر ویلو داغه مست خلقو ان وجدنا ابانا علی امه یقینا موږ مندلې د خپل مشران په یو دین او موږ د هغه په نقش قدم باندې اقتدا کوونکو روان یو قال نو ویلو تا پیغمبر اولو جئتکم اگر کما راتل کړی دی تاسو تب اهدا په ډیر هدایت والا مما د اغنا وجدتم علیه اباءکم چې تاسو مندلې دی پاره خپل پلاران قالو نو دیو توی ان بما ارسلتم به کافرون من پاره چې تاسو لګلې شوی پاره کو پر کون کیو پس بدلا واغست موږ د دینه وګوره سرنګ شو انجام د تکذیب کونکو و اذ قال ابراهیم لابیه اوس دا رد په دلیل د مشرکانو باندې او ګور رد په دې طریقه دی ګور دای مخکی ویل چې موږ د چامنو د پلاران نو یو رات خو پیدا دی چې کلا د پلار نیکه طریقه د شریعت خلافی نو بیا به داغه نه مانی لکه ابراهیم علی السلام چې هغه د پلار او د نکاح او د قوم طریقې پریخي دي کله چې هغه په شرک مبتلا و نو تاسو ځان ته دغه په دین باندې وای نو تاسو ولې بیا په غلطه کې د پلار او نکاح منئ داغه طریقو منئ کنه پرې دا وای دا غلطه طریقې دویم دا چې تاسو وای موږ د خپل مشرانو منو او موږ په پس روان یو نو تاسو خدا داوا ده چې زمونږ مشر ابراهیم علی السلام دی نو بیا داغه طریقه توحید منه کنه ولی بیا شرک وای دا په دې دواړو طریقو سره رد شو کله چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا او قومه او خپل قوم تا انني براء یقینا ز جدایما مما دا غینا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ الا الذی مگر غزاد فطرنی چې پیدا کړې د مال را فینه سیهدین پس یقینا دغه الله تعالی به ما ته خودنه کوي یا ما به مضبوطی په هدایت وجعلها کلمتا باقیه ګرځولې د الله کلمې د توحید لره کلمه باقی فی عقبه په نسل دا کې لعلهم یرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي د د دې گمراهی نام بل متا تو هؤلاء الله وی بلکې سکه ور کړې دا ما دې کسانو ته وا اباهم د دې پلارانو ته زجر په انکار د قران او د رسالت حتا تر دې پورې جاءهم الحق چراغلو دې ته حق او رسول خارا دلیلونو خارا ولما جاءهم الحق ور کړه چراغ دې ته حق عظیم دا غدو کلو نه چې مکه او طائف دی عظیم په یو لوی سړی باندې عظیم صفت د رجل دی ها پاغه دو کلو باندې په یو لوی سړی باندې هغه سوکو یا ولید ابن عتبہ مکه کې او عروه ابن مسعود الثقفی په طائف کې په دیوانی وحی ولې ناراضي چې دا غټ غټ خلک دی ډیرو خياران دي چې دا په یو یتیم بچی باندې وਹੀ راضی اهم یقسمون رحمت الله ربک دا په رد کوي الله اي دې تقسیمي رحمت درپستا دا نبوت خدا الله رحمت دې دا د الله اختیار کې دې چې چاله الله پیغمبري ور کوي د دې په اختیار کې دنیا جون نشته دې دا مالداری ځان لنه شي ورکوله نو پیغمبري به څنګه حاصلای نحنو قسمنا بینهم معیشتهم من تقسیم کړي دې د دې په مینس کې ژوند د دې یعنی رزق د دې په ژوند دنیا کې او چت کړي دې منګه باز د دې د پاسه د بازو نه په درجاتو کې دې د پاره چونی سی باز د دې بازو نور لرا سخریا پټو کو سرا او رحمت درب ستا چې ده یا سخریا من خادمان رحمت درب ستا چې ده غره ده دا غنه چې ده یرا جمع کوي الله الله او ګوره ولولا ان یکون الناس په دې آیاتونو کې تر د 35 آیات پورې د دنیا ذلت ذکر کړي او دا رد کوي پاغه خلکو باندې چې هغه وې دا پلانې ولې الله پیغمبر نه جوړو چې خمالدار دی پلانې ولې الله نبی نه جوړې چې خمالدار دی جواب دا دنیا الله باندې ډیره ذلیل ده کچرتا دا وجنوي چې ټول خلک به کافران شي نو ټول دنیا به الله کافر لور کړي وا ولولا ان يكون الناس کنه دا وهم چې شیوا خلق امه واحده امت یو په کو پر باندې لجعلنا لمن يكفر بالرحمن خامخا ګرځول به مونږه داغه چا د پاره چې سو کفر کوي په مهربان بادشاہ لبيوتهم داغه د کورونو د پاره و زخرفا او دا به می د سترو ول ور کړې وې خدا ټول کافر لزک نه ور کو چې بیا به ټول خلک کو پر پسې منډي وای اسلام کې خودي سم نشته ره و ان کل ذالک نردا ټول لما متاع الحیات الدنیا لما پمانه د الا مگر سګه د ژوند دنیا دا او اخرت چې د نو پني زرب ستا غوړه د متقینانو د پاره اغیله تیارې وکا ومن یعش عن ذکر الرحمن زجر منکرینو د قران ته چا چې ځان شمکور ک د ذکر د مهربان ذات نه ان مخه تی واړو اعتراض وک نو قیز له نو مقرر به کومنګه غد پارا شیطان ان شیطان ملګره فهو له قرین پس دی به داغه د پاره دوست وی او نو قیز له شیطان نه ویل دی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه وی خوا انسانو میں ہو یا جنات میں سے برابر خبر د کدا شیطانان انسانی وی او که جنی وی جنی خو ته نه انسانی بم ډیر مرګری شي چې کله ته د قران نه اوړي ودا دا د خصي خبره کوي نقیز له شیطانان فهو له قرین نو مقرر به کوم موږ دلره شیطان دی وی داغه د پاره دوست و انهم لا یسدونهم یقینا دا شیطانان خامخا منی کوي دی لره د سمیلارینا او دا خلک ګمان کوي چې دی په هدایت دی معلومه شو چې بعضی ګناه د سیدا چې سړی روان په غلط یو دا من خکار کو او دقه تویل کیږي بدعت چې شه دی ګناه او خلک ورته وایي څه ثواب او دا ډیر لوی ګناه ده بیا حتی مشرقین معنا مشرق او مغرب یا مشرقین معنا لریواله د دو مشرقونو چې د وړي او د جمی مشرق دی دا دیو بل لري لري دی کنه فبئس القرین پس ډیر ناکاره دوست ته خدای پاک چې دارا ته کم زنه مرګره شوی او دا ولی ته تنگ دی دلته دنیا کې بی دینه کې مرګ راو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي د هر کافر سره په جهنم کې داغه هغه شیطان تړلې شوی او چې کم خوا دې عذاب کې نو ابو مسری نو دې وې چې دا تر اثر سره مصیبت تړلې شوی په بیسل قرین ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون دا جواب د سوال یره جی چې دا ټول خلق په جهنم کې راګيري کنا نو قانون دا دی چې کله وي عذاب عام شي مصیبت عام شي نو آسان شي مصیبت چې د رمضان کې دا روزه ولې آسان ده ټول خلک یې دي او چې کله یو سړی بیماری یا مسافری او بیا دا ټول خلک کوجی او دیني سینو دنه تپوسو ته چې روزه سونه ګران شي بیا ځان لسی ګران په غاڼه کې خلک وې مرګ او مسانی ټول مړ کیږي نو تباہ په وغځي کنه او په واځ ګرانه په غاڼه کې هر شي ساري نو دلته چې عذاب دی نو بیا خو بدای خپ مزبانی ول ټولو باندې به نو بیا خو سره نه خپ کیږي مړه پر ټولو دې په مان دی کنه نو نا نا الله وی دا سینا دا ولی ينفعکم اليوم اذ ظلمتم ای چره پیدا نه درکې تاسو تنن راځي زکه چې تاسو ظلم کړی او دا خلک چې د نبیخي په دړه ناوړي خبره ناوري نو دا ولی زکه چې دا کان دي او کون ته خبره کول هغه ځان ستړی کول دي نو وګونه خوشته یو یو سپخ کنه نه نه مان د زړه وګونه چې د نو کان دي او د زړه سترګې وړاندې دي نو ګور دوټ کې راوړل یو کون او یو ډوند یو سړی کډون دي خو چې وګونه سمینه ته خبرو کې نو وایوري یو سړی کونی خو چې سترګې روغي نو کنه اوري نو اشاره ورته وکې نو پوي شي نو ګران اغزه کې دا چې نه تاویني او نستا आवाज اوري بیا په ول څنګه دي بیا ډیر ګران دي اف انت تحتس میں اسم ایت اور اول شی کنو تا او تهدل عمیا یا لار خو دې شړندو تا او هغه څوک چې هغه په گمراهی لخ کار کې فاستمسک بالذی اوحی الیک اوس دلیل وحی او ترغیب قران تک لکه منګولې و لگاو په کتاب چې وਹੀ کولې شي تا تا الکه د هدایت کتاب قران دې دا مپردا نه هدایت نه بنه محرومه کیږي پس کلا کې منګولې ولګاو پاره چې وਹੀ کولې شي تا تا انک علی صراط مستقیم یقینا ته پلارنې غ برابر و انه ګورا چې کله ته قران وې نو باطل پرس پتا ته گمراه وې تا باندې به اعتراضونه کوي کوي دې اعتراضونه د دې خلونه مې ریګا الله وې تپ صراط مستقیمه وسوف تسالون او زر دې چې تاسو نه بد دې په باره کې تپوس کولې شي دا ټکې ډېر ګران دی لکه توجه کوا وسوف تسالون د دې نعمت د شکرې تپوس بدر نه کیږي چې ستا په کلی کې قران بیانې دا ستا په محله کې بیانې دا وای نو تا دې سجده کړیو تا په عمل کړو کده نو کړي وسوف تسالون الکه چې نبی نه مخکنی پیغمبران تیر شوی دی او هغه وفات دی او د دنیا کې هغه شته نه نو څنګه به ته تپوس کوي واسال سمانه ده جواب واسال نه مراد دا نه دا چې نبی نه تاسو کا ان داغي په دینونو کې داغي کتابونو کې دا وګورا تورات کې دا خبره وګورا انجیل کې وګورا چرته کوم کتاب کې الله لیکلی دي چې دا الله نه سوا د بل الہ عبادت کوي بل معبود باطل عبادت وکي یا علما وای تپوس چې کم دینو مراد داغه د امت نه ده چې هغه د انصاف جواب درکې کلو دروغ نه وای د يهودو د نسوارو نه تپوس وکي چې دا سمنګ یو د الله نه بغیر بل الہ ګرځول دي چې داغه عبادت کولې شي یا دادا چې نبی علیہ السلام ته د معراج پښپ تپوس کړو یا دادا چې د سره تپوس ته ضرورت نو زکه دا د هغه یقینو چې الله حق خبره کوي نو دا باز یارام لګي وي بیا ژوند دي کنه الله وی چې وسال ته چې قبرونو کې ژوند دي نو نبی خود یو نبی قبر لنه دی ورغله ملاقات خو معراج کې شوه دی دا انبیا متشکل شوی مړه الله الله تاسو کا دا غچانا چې لګلی د منستانه په خوا د پیغمبرانو زمنګ نام آی ګرځولې د منګ د مهربان بادشاہ نه بغیر نور خدایان چې دغه عبادت کولې شو ولقد ارسلنا موسی دلیل نقلی تفصیلی د موسی علی السلام نا رسول کې یو رسول موسی علی السلام وکړ داغه مذهب وګوره قران ذکر کوي په تحقیق سره لګل مو موسی علی السلام په دلایل زمونږه فرعون او داغه غټانو ته ویلی موسی علی السلام ز رسول در رب العالمین یما هر کله چې راتلل او کول دی ته په معجزو زمونږه ناسا په دای د اغینا یزحقون خنداګانې کولې سپوري دلایل پوري ادعو لنا ربک موږ د پاره د رب نه سوال وکا هغه چې وعده کړی د تا سره چې ستا په وجه الله چې تو غواړې نو عذاب الله رسته کوي اننا لمهتدون یقینا من خامخا هدایت مندون کیو ایمان راړون کیو فلما کشفنا عنهم العذاب هر کله چې لری کوم د دینه عذاب نه سپه بدای وعده بیا ما تولی موسی علی السلام به سوال وکړ عذاب به تلر شو بیا به ګوره کو پر شروع کړ مخکې تیر شي صورت اعراب کې وانا دا فرعون فی قومه ونا او دا اعلان فرعون ولی کړو دا اعلان د دیو جن کړو چې څوک د موسی علی السلام مرګری نشي आवाज وک فرعون په خپل قوم کې وای اے زما قومه علی سلیم ملک مصر اے ندی زما د پاره بادشاہی د مصر د مصر حکومت زمانه دی وهذه الانهار تجری من تحتی او دا نیرونه چې دی روان دي زما د حکم د لاندې زما د بنگلو یا زما د حکم نه ما راځي علماء کرام ذکر کوي دریای نیل نهرونه روان کړیو وای دا زما په حکم چلیږي ان ما راځتي دي افلا تبصرون تاسو نه نه ام انا خیرن ای زغواره ما من هاذا الذی د دې سړی نه ام په معنا د بل بلکې زغواره ما د دې سړی نه هو مهین چې دې سپک دې نعوذ بالله بی عزت دې غریب سړی ته خلق سپکوي کنه یعنی موسی علی السلام له څومره عزت الله ورکړو خو بادشاہي وسره نه ونه زکا ولا یکاد یبین او دین از دین د چې خپل خبره صفا بیان کی فلولا القی علیه اسرۃ من ذهب ولنش غرزول په د باندې بنگړي د سرو زرونا هغه وخت چې وسوک چا بادشاہ کو مشرکو د سرو بنگړي به وتا چول وای چې دې ګوره الله پاک نبی جوړ کړي دي نو د بیا د سرو باوغان ولی نشتا او جاء معه الملائکتو مقترنین یا ولی ناراضی د سره پرشته جوخته جوخته یا را دي شي د سره پرشته جوخته چې د پیغمبر د ملائکو سره ولی ناراضی دي امداد د پاره فاستخف قومه دا قوم نه عجیب خلک کنه چې کله غریب سره خبرې کوي کنه چپ چپ ته خبرې مکوا او چې خان غلطه خبره هم کوي نو خلک وې دا خان هغه بالکل دروغ هم وي اسی ناکار خبره وي صحیح وي جی بالکل صحیح نو دا فرعون اوس غړي وړي وي او دا خلک یې منی ولې چې مالدار دی کنه فاستخف قومه پس د جاهل ک خپل قوم دوکې ک خپل قوم فاطاعوا پس د داغه تابعداري وکړه یقینا دی انهم کانوا قوما فاسقین نمونه وګرځولا چې کم د دې په شان عمل کوي او درستو خلکو د پاره هغه د پاره یو مثال وګرځید د عبرت چې کم رستو راځي ګرځولیو منګه د لاره سلفان مخ کې وړاندې شوی یا مخ کې ختم شوی د عبرت د پاره او نمونه د عبرت درستنو د پاره ولما ضرب ابن مریم مثلا هر کله چې بیانول شي ربط د ما سبق سره سده مخه حال ذکر کده فرعونانو او داغي زد عناد ذکر ک اوس حال ذکر کې د مکه د مشرکینو اغم زدیان دي کنه هر کله چې بیانول شي زوی د مریم په مثال ناسا په قوم ستا داغي د وجنه چغي وباسي علما وی چې دا آیت راغی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون سوره انبیاء 98 کې تاسو هغه چې تاسو د الله نه سوا عبادت کوئ تاسو به خشاک د جهنم یې ټول به جهنم ته ځئ نو مشرکانو ویلا وای موږ په دې خوشاله یو چې زمون خدایان جهنم لذینو لاړ شي کنه ولې چې د عیسی علی السلام خو عبادت شو هغه به مسرزي نو دا آیت راغی چې خان عیسی علی السلام خدای په عبادت خوشاله نه وکړ نه بنزي او تاسو باطل خدایان به زکه تاسو را جهنم لږی چې هغه تاسو په عبادت سو خوشاله یا بوتانو تاسو د ذل کول لپاره به سره ورځي هر کله چې بیانولې شي زوی د مریم په تور د نمونه ناسا په قوم ستا داغه د وجنه چغي وباسي وای د الہتنا خیرون ای زمون خدایان دی غره ام هوا او کنه عیسی علی السلام غره دی چې دې زینو غم د لاړ شي کنه زمون خدایان رد کوي په نسوارا او باندې چې هغه عیسی علی السلام ته الہ وي الله وی ان هوا نه د عیسی علی السلام مگر یو بنده او انعامنا علی چې موږ نعمت کړې ده پاغه نبوت می ورک او به پلار می پیدا کنو تاسو ته الہ جوړوي او ګرځولې ده موږ غلرا یو نمونه د پاره د بنی اسرائیلو نو داغه جواب ته الله وای ما پرشته پیدا کول نو ما بوله پرشته پیغمبر عمر لګل او یا دا د عذاب دنیوي بیان دی اینه مان ادا د الله وای اے خلق زمانہ پرمانی مکوای کمنګ او غواړو نو تاسو به ختم کو تاسو بدل کې به د دنیا کې پرشته پیدا کوش پورز بدل الله عبادت تبابم ولو نشاء کو خوخه زمنګ لا جعلنا منکم ملائکه خامخا پیدا کړی وو منګه تاسو په بدل کې پرشته پزمکه کې فل ارض پزمکه کې یخلفون چې د یو بل نرستو په پاتې کې ده لکه څنګه چې تاسو پاتې کېږي تاسو په شان صفت بیغی کې پیدا کړو او هغه بد الله عبادت کو و انه لعلم للساعه علم په معنا د علم یقینا د عیسی علی السلام یا د نبی علی السلام خامخانه خد د قیامت ولی چې د الله د نبی نه پس بل نبی نه راځي دا چې راغې دی پس قیامت دی یا چې عیسی علی السلام را کوزیږي نو دا به د قیامت سي قرب نه خي فلا تمترن بها پس تاسو شک مکوي په دې باندې او زما تابعداري وکي دا د لار نه غ برابر او واد نړۍ تاسو سره شیطان د دې تابعداري نه یقینا د تاسو د پاره دشمن نه ښکارا ولما جاء عیسی بالبينات دلیل نقلی د عیسی علی السلام نه هر کله چراغ عیسی علی السلام په واضح دلایل خلق ورته الہ وای او هغه الله پیغمبر لګل پیغمبر الہ نشی کېده بینات نه مراد داغه معجزې دي هر کله چراغله عیسی علی السلام په واضح دلایل باندې قال نو هغه ویلو قد جئتکم بالحکمه په تحقیق سره مارات لکړي تاسو ته د پوی خبرو باندې او د دې پاره چې بیان کم تاسو تبازیغه چې تاسو اختلاف کو پاره کې فتق الله واتیون پس ویریږي د الله نو زما تابعداري وکړي او نسوارا هغه چې دنه په خدای توپ صفات ته ورسو کنه نو اختلاف شو یا د نسوارا او په خپل مینس کې اختلاف چا بویل چې دا الله دی چا ویل ابن الله دی او چا ویل درې خدایان دي داسې اختلاف او ګډلو په خپل مینس کې پس هلاکت دې کسانو د پاره چې ظالمان دي د عذاب درازي درناک نه د انتظار نه کې مگر د قیامت زجر شراب شدې تناسا په دې بن پويږي الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدون الا المتقین اوس دریم باب تر اخره پدې کې زیره د مؤمنانو ته تخویف اخروی او زجر مشرکین ته او داوود توحید په ذکر کې تفصیلا او بیا اتم شبهه او داغي جواب بیا دلیل عقلی اعترافی او اعلان د براءت الاخلاء دوستان یوم اذن په دغه راز بعضهم لبعضن بعض د دې د پاره د بعض نورو دشمنان به مگر متقیان بنئ الله اکبر ګوره دنیا کې چې څومره بی دینه خلک دي کنه دلته خو یو بل سم رک مین دي خو چې د قیامت راشي نو یو بل به دشمنان شي یو هغه مرګری دی چې د چا د ایمان او د عقیده او د تقوا په وجه د یو بل سره ملګرتیا و د دین په وجه و د دې به دوستانه نورم الته سیوا شي او دشمنی به نه نور به هم د یو بل سره مینه سیوا شي هغه چا سره ملګرتیا وکا چې د چا دوستانه همیشه ده هغه چا سره ملګری کېږي چې سبا ته د غي دشمن جوړيږي وغستا دشمن جوړيږي او د غاړه کې خودن کې زمون حکمونو ته دن شي جنت ته تاسو تاسو بی بیانې یعنی جوړي ازواج مان تاسو ملګری یو تخبرون تاسو به خوشاله کړئ شي په دې جنت کې یو طواف علیهم بسحاب اندازیر دي ګرځولې بشي په دې باندې کاسه من ذهبن د سرو زرونه واکوابن او ګلاسونه به ظلم نو کړي موږ پدای چې موږ د رحمت نه محروم کړل لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم کوونکې چې شرک کړو ونا دو یا مالک یقضی علینا ربک आवाज بو کې دا پر دا جهنميان پرشته تا هغه چوکیدار ته ما تا ته ویلو د جهنم د چوکیدار نوم سره مالک دلته نوم راغی ونادو یا مالک आवाज وو کې دی چې مالکا لیخزی علینا ربک پکار دی چې مرګ راولي په مونږ باندې ستاره پیر جی عذاب کې ډیر تنگ شویو الله ته وای چې مونږ باندې مرګ راولي قال نو هغه فرشتہ وو ته انکم ماکسون تاسو په دې کې ایثار وي ټول عمر وللقد جئناکم بالحق مرګ مرګ بنرازي او عذاب کې به مبتلا په تحقیق سره راتل کړو موږ تاسو ته په حق باندې لیکن اکثر تاسو نه د حق د پاره بدګړون کیو ام ابرم امرن فینا مبرمون ایدې مضبوط کړي د یو کار په بار د وجلو د نبی علی سلام کې یقینا موږ چې د مضبوطون کیو خپل کار د دې په هلاکت کې موږ به دې هلاکو ام يحسبون ايدي ګمان کوي ان لا نسمع سرهم ونجواهم چې مونږ نه اورګنې د دې پټه خبره او د دې جرګې بهشک زمون فرشتي دې سره دي لیکل کوي قل ان کان للرحمن ولدون وای کچرته وې د مهربان بادشاہ د پاره نائبان دا د 15 آیت سره لګي مخکې آیت نمبر 15 کې سی ویلو وجالو له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین او دارنګ آیت نمبر 45 سره لګي مخکې 45 آیت کې سی ویلو کنه چې زینو کوم نه غنښت کنه یا زیمه د اول د نفرت کاون کو نه د دې خبرې نه زدانه منم چې د الله نه باندې سبحان رب السماوات پاک دے مالک د اسمانونو او د زمکه مالک د عرش دا غنه چې دی بیانې پس پرې د ودی چې نه نوځي په باطلو کې لوبیو کې تر دې چې مخامخ شي د رزد د اغه سره چې د سره وعده کولې شي برکت چون کې دی هغه ذات چې دا هغه د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده و ما بینهما دا غي د چې په میز دې دواړو کې دي او د الله سره د علم د قیامت او د الله ته تاسو واپس کولای شي ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه رد کوي پاګه عقیده د مشرکانو چې دوی وي موږ دې تر مدد شوایو او دیل الله اختیار ورکړي دي د دیل الله خالی نه پریدي الله وی مالکان نه دی هغه کسان چې د یې مدد کوي ما سوا د الله نه د شفاعت هیڅ اختیاري نشتا الا من شهد بالحق مگر هغه څوک به شفاعت کوي چې د حق گواہی کړي توحید منلې یا الا لمن دا غي چا د پاره به شفاعت کیږي چې چا د حق گواہی کړي وهم یعلمون او د خپوی په حال د مشفو باندې چې هغه کلمه د توحید ویلي ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله دلیل عقلی اعترافی کته تاسو کې دینه چې چا پیدا کړی دی دی لرا خامخا دی وای الله پیدا کړیو یا دا خدایان زمونږم الله پیدا کړی دی فانا یفکون کم خدای اړول شي وقیله یا رب شاهد دا وینا د پیغمبر چې هغه وایي زماره با قیامت کې بوې مکه کې ویلو ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا کسان یو قوم دی چې ایمان نه راوړي نو دا پیغمبر بم په گواہی کوي نو الله به سزا ورکړي فاصفح عنهم مخواړه ود دینا دا انادیان دي وقل سلام و سلام یعنی بس دنا لاړم دته سلام متارکه وای وای چې سلام یعنی یا سلام معنا دې ته وای برابر خبره یعنی سمانا چې بس تاسو زمنګ نه بچي او موږ تاسو نه خو بیان بخپل جاری ساتي فسوف یعلمون پس زر دې چې دې بپوي شي په عذاب باندې په حقیقت د تکذیب ته دې کې اشاره شو عذاب ته نو په صورت کې و ما شبهه وا اتا شبهه چې الله وي ما ولد هیڅ اختیار ته تفرید بیا ځان را رسوي